اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه بسم الله الرحمن الرحيم مسله خو تاسو ته معلومه و چې کوم مضمون مضمون د ولا او د برا ورته وایي که د موالات او د معادات ورته وایي که بیخي پښتو ته راواړی د دوستۍ او د دشمنۍ صحیح شو نه دوستۍ او د دشمنۍ معیار خودل چې یعنی په کوم بنیاد باندې به موږ دوستی کوو چا سره به دوستی کوو د چا سره به دشمنی کوو او بیا د دوستۍ او د دشمنۍ مطلب او چې د چا سره دوستی ده د هغه سره دښمنی وشي او چې د چا سره دښمنی ده د هغه سره دوستی وشي په دې کې څه نقصانات دي او په کوم عنوانات سره قران د دینه منع کوي نو هغه د منی مضمون شروع پاره کې کوم دی نو څه خبره ذکر شو یو خو قران کریم دا مسله په کوم بنیاد باندې ذکر کړي اتا سو قتل قران کریم اول د دې تاریخ طرف ته اشاره کوي چې ګوره دا ستاسو پیدایش نه د آدم علیه الصلوة والسلام د پیدایش نه فورا دا جګړه شروع ده یو دشمن دی بل دغه دی لکه دشمنان دی دوا قال اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو هغه دغه چې کوم دنو هغه تعین ته وکړو بیا دا غینه ورستو چې هغه تاریخ ته توخی نو دا غینه ورستو بیا تا ته د هغه غبد بیانې د مقابل صف چې ستا په زړه کې چرته د هغې هغه مینه پیدا نه شي او هغه بدو بیانولو ما تاسو ته وویل هغه بیا موږ دلته کې یو فهرست لیکلی دی هغه فهرست په ووایو خو چې قرآن وایو انشاءالله تعالی تاسو ته به ځان ځان ته بیا معلومیږي چې په دې صورت کې دومره قباحتونه دومره بد بدای او بد اخلاق چې کوم دي هغه د يهودو دي دومره د نصارا او دي دومره د منافقین دي دومره د مشرکین دي هغه بیا راځي ان شاء الله تعالی زواجر کې قبایح بیانېږي نو هغه دتا ذکر کی پاغه یو طرف ذکر کی دغه شانتی بیا د هغه سره چې کوم دی نو ور سره ور سره د دا ذکر کی چې را هر یو جنس جنس تمایل دی چا دوستی د چا سره کنه پوه شوي دا خبره چې یاره ګوره توحید بغیر د دغه عقیدې نه ممکن نه دی او دا خبره چې برا په ولا باندې سره مقدمه ده بیا دا غین ورستو عنوانات د نهي نو یو چې کوم د قران کریم کې منع کړی دا نو نهي عن الولا بالطاعت هغه دوستی د کافرو سره چې ته داغي کې داغي اطاعت کې داغي تابعداري کې داغي قانون منی داغي خبره منی نو داغي نه منع کړی و صحیح شو هغه بیا خپل څو عنوانات وغه تیر شو بیا دغه شانتی ورسره چې کوم دینو نهي عن الولا بالتشبه تلګیای دا غوی سره مشابهت اختیارې قران کریم کې چې کوم راغلي دي نو هغه تشبهات او هغه مشابهتونه غم ذکر کړي او په هغه باندې د قران کریم رد ذکر شو اوس یو بل عنوان دی چې قران کریم کله کله د دوی د مخالفت او په بعضی امورو کې د هغوی د هغه ترتیب نه منع کول سدي د هغه مخالفت او ګډوډۍ نه منع کول چې هغه سره ته ګډ وډ ژوند تیر کې داسې معاشرت ور سره وکي لکه څنګه چې د مسلمانانو سره کې نو د اغه نه قران کریم کله کله منع کوي هغه تقریبا چې موږ را جمع کړی دي نو دیار لس داسې دغه په قران کریم کې چې تا پاغه کې منې کوي یا منع کوي یا زجر ور کوي خو په داسې امور باندې چې پاغه کې مخالفت د چا راځي د مشرک دغه سره د کفار سره د منافقین سره د يهود سره د نصارا سره د بيدین خلکو سره یعنی چې د چا سره دښمنی واجب ده د هغه سره پکې سره یو یو نوع دوستی راځي ها یو شریک ځان پکې راځي دا په حقیقت کې هغه صورتونه دي د ولا د موالات او د دوستۍ هغه صورتونه دي چې هغه قران منع کړی دي پوه شو کنه هغه صورتونه منع کړی دي نو پاره کې یو چې کوم د قران کریم د دوی په دارالحرب کې او دغه رنګ د دوی په علاقې کې چې د دوی ریټ وی پلا د دوی قانون وی پلا نو پاره کې د اوسیدونه چې کله تاسو په خپل دین باندې عمل کول ممکن نه نو د اغوی د اوسیدونه څخه کړی د منع کړی هغه د اوسېدونه قران کریم منع کړی دا یو دا ځای دی لکه سورۃ النساء پنځمه سپاره کې دی ونه وی نمبر آیات ته 97 نمبر آیات ښا 900 الله خلق وفات کوي روحونه هغه اخلي خو لیکن کله نسبت چاتم کیږي فرشتو تم کیږي ځکه فرشتي هغه په کې هغه سبب په تور باندې استعماليږي قل يتوفاكم ملک الموت وفات کوي تاسو څوک ملک الموت د مرګ غ فرشتہ دلته کې وای توفاهم الملائکه وفات کئ دوی لره ملائکو وفات کول دوی لره ملائکو ملائکو تی روح اغستو یو دا او که غنی دی هغه بیا په خپل ځای کې راځي خو دومره به دې ځای کې ته اشاره وکړو چې لکه قومندان یو دی او سړی ډیر دی ښا دا چې راځي او روحونه اخلي کنه دا مشری د یو کس سره د چغه ته ملک الموت ویل کیږي پښتانه ورته سو اسرائیل علی السلام اسرائیل علی السلام نوم چې دی کې اسرائیلی روایت کې چرته راغلی خو البته دغه نه نه ثابت خدا حدیثونه ملک الموت نوم دی په حدیثو کې په قران کې ملک الموت راځي جبرائیل اسرافیل میکائیل دا درې نمونه شته او پښتنو سره دا درېم چې کوم نه راته سوري وسره نیول دی هغه وسره یو ځای کړی خو بهر حال دغه دی ان الذين يقيننا كسان توفاهم الملائکه چې وفات کول هغه لره ملائکو ظالمی انفسهم په داسې حال کې چې ظلم کوونکو په خپل ځانونو باندې دا با راشي ان شاء الله تعالی تفسیر کې چې دا په یو یو ډله خلک داسې چې ځان ته مسلمانان یو کلمې ویلې و خدای نه پس په مکه معظمه کې اوسېدل راوتل نه نو دا غوی د قانون او دغه تحت کو خو چې کله د بدر ورځ را لید ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت ده نو چې د بدر ورځ رااله ابو جهل ورته وی چې راځي چې بدر ته ځو اخو دې خوای کول خپل ته خورټ داغو کروي مخکې شي را مخکې کلاله چې کله رارل په بدر کې جنگ شروع شو چې جنگ شروع شو نو دا خو غشي دی توري دی نو دی که خدا نه کیږي چې دا خپل د پدمو وردا په پر دې د باندې وردا بهر حال دغه چې ځان ته مسلمانان وي او نو دغه خلک پکې څه شو دا پکې مړ شو چې مړ شو مسلمانان خپه شو موږ خو خپل ورونه قتل کړل خفو سړی پریشان نه کنا الله جل جلاله د آیات نازل کو مؤمنانو ته د تسلی د پاره او هغه ته د زجر د پاره یقینا کسان چې وفات کړي و غویلر ملائکو ظالم انفسهم پداس حال کې چې ظالمانو په خپل ځانونو باندې هغه ظالم ظلم په خپل نفس باندې سو هغه ترک الهجرت او سک دغه سکونت فی دار الحرب په دار الحرب کې اوسېدل هغه دغه ظلم قالو نو دوی وته وې دي فرشتو فيما كنتم تاسو چرته وې په کم صف کې ولاړ وې دا په کم صف کې تاسو چمړه کیږي قالو نو دوی وې كنا مستضعفين في الارض یقینا مونږ کو کمزوري کړی شو او پزما حقي مونږ خو مجبوري وا مجبوري راو راځتیو ها مجبوري راځتیو خو شوي دا استضعاف یو ضعف ته یو استضعاف ته استضعاف دي ته ویل کیږي چې بل چا په زور مجبوره کړي او ضعف ته په خپل یو سړی کمزوري پوه شو کنه کنا مستضعفین یقینا من کمزوري کړی شو فل ارض پزمکه د مکه کې نو قال او ورته وی علم تکون ارض الله آیا نو زمکه د الله واسعه فراخه فتهاجروا فیها چې تاسو هجرت کړوي په غز مکه کې فولای کدا کسان چې دی مأواهم جهنم زائد دوی جهنم دی وساعت مصیرا او بد زائد ګرځیدو دی دا جهنم پوه شئ بد زائد ګرځیدو دی دا جهنم به هر حال زجر ملاو شو چا باندې چاته دغه خلق وتا چې کم خلق هغه په دارالحرب کې اوسېدل خلط او ملت ساتل نتیجه به دغه راوتل نتیجه به دغه راوته فیما کنتم فیما کنتم ها دویم نمبر دا خو نهي د دوی د دین شو دویم نمبر دا غوی د مخالفت نه نهي د مخالفت او د خلط او ملت ګډوډي یو صورت د غوی مجالسه ده دا غوی سره ناس ته پاستاو پوښ کنا شریک داسې مجالس او تورتل چې هغه مجالس په بيدینۍ باندې سوي دا غي بنیاد په بيدینۍ باندې وي نو دا اغه نه منع کوي چې اغه ته مور دی ښا دا اغه ته مور دی لکه صورت دغه راو باسي نساء یو سل او سل وختم آیات ښا همدغه صورت دی او 140 ته پکې وقد نزل عليكم في الكتاب او یقینا نازل کړی دی الله تعالی تاسو ته فل کتاب په کتاب کې په سورته انعام کې فل کتاب سمانه شو په سورته انعام کې خراب شو سورته انعام کې بیا راړو ان دا خبره اذا سمعتم فکل تاسو واوري آیات الله یکفر بها چې آیاتونه د الله تعالی پوری آیات الله یکفر بها چې آیاتونه د الله باندې کفر کیږي خلک تین کار کوي ويستاذو بها وغي پوری ټوکی کیږي نو فلا تقعدوا معهم کې نه و سره ما د دوی د ناس ته نه منو کړه ښا کې نه خل ته مل ژوند دې جوړ کړه دې دا مکوا حتا تر دې پورې يخودو چې دوی شروع شي فی حدیث غیره په نورو خبرو کې انکم یقینا تاسو اذن په دغه وخت کې چې کې ناس ته و سره مثلهم د دوی غوند بای ان الله جامع المنافقین یقینا الله تعالی را جمع کوونکې منافقانو دې والکافرین د کافر د فی جهنم په جهنم کې جميعا د ټولو په یړ دا دغه شو اوس وقد نزل علیکم فی الكتاب الله نازل کړی دی په کتاب کې په سورته انعام کې مارا ته وی سورته انعام راواړوي او مسی پارا اتا 60 نمبر آیات تش پیتم خاص پګ اتو چی اٹ روام لولو و اذا رايت الذين اغدار خو قد نزل عليكم الله نازل کړي تاسو ته فل کتاب په کتاب کې په قران کې ته نازل کړي سي نازل کړي دای نازل کړي دي و اذا رايت الذين کله چې ته وینیا کسان يخوضونا چې دای داخليږي فی آیاتنا پایاتن زمونږ کې داخلي دل سدي طعن کوي اعتراض کوي پوه شو کنه بحث پکې بې ځایه کوي بې دلیله فاعرض عنهم نو مخ واړو د دوی نه حتا یخوضو فی حدیث غیره حتا تر دې پورې چې تاسو څه شي داخل چې دی داخل چې په خبر نورو کې و اما ينسینک شیطان کرتا نه شیطان دا خبره یې رکړاو کې ناس ته ور سره نو فلا تقعد بعد الذکر یوم ربانیو کا چې کله در ترایات شنو بیا مکینا مع القوم الظالمين یا فلا تقعد بعد الذکر دا معنی د مطلب دا لکه تا نه شیطان هر کړو نو چې قران آیات راغی کنه نو فلا تقعد مکینه بعد الذکر پس ته دې ذکرانا لا مع القوم الظالمين سره د قوم ظالمانو نه د دې قوم ظالم سره بیا کینم دایله ته دا دغه وکړه کله برته وای وو دا دغه مه جوړوا رازدار په جمعات کې چې کله ته ګروپ او جمعات کې وکنه نو په هغه کې ورته ذمہ واری مو ورکوا په هغه کې داسې یو کمیټې کې ماخلا خو شو کنه چې دې په کې بیا درازونو له خبرې کې کافر سړی منافق سړی يهودي سړی نصراني سړی دا کار مکه او دا د غدي خدا دا له نقصان در رسي سورته آل عمران را وړوي ښا دام خلق مل جون راضي کنه ها اے داسې راس کنه ته بطن خو خېټه ته وای کنه ستاره خېټه ملګری دی مطلب دا چې د ګډه خبرې دی ته معلومې دي پوه شو کنه د زړه خبرې معلومې دي من دونکم غیر تاسو د مؤمنانو نه لا یعلونکم خبالا لا یعلونکم دوی کمې نه کوي تاسو مبارکي خبالن د نقصان تاسو ته د نقصان رسولو کې دی اسم کمی نه کوي چې څه ټیم ورته موقع ملاو شي کنه ای بتا ته نقصان در رسي په دې چې پوي ګوره ښا دا دغه نه دی دا دوستیږي نه کافر سړی ودو ما عنتم خو خوي دوی هغه چې تاسو مشقت کې چي تاسو مشقت او تکلیف دوی ډیر خوخی ډیره لوی کینه په زړه کې داغه په خلی خو لګ ښکارا شوی ده ها قد بینا الاقد بینا لكم الایات یقینا موږ واضح بیانو تاسو ته الایات دلائل الایات نشانی د کفار او منافقان خوش وي ارزه کې خپل مان راضي ان کنتم تعقلون ک چری تاسو پویدون کې په دې خبره باندې کا عقل در کی دا کار باندې کې اکه بیا عقل نو بیا باندې د کافر سره هم داسې ده صحیح شو کله به ته وای وو د کافر سره هغه کافر ها هغه کافر چې د مسلمانانو سره سکه جنگ کوي او د مسلمانان د خپل کور نه است دی پای کې تعاون معاون کړي دي نو د دغه کافر سره سمکوا داغه سره احسان مکوا دام د خلط مل ژوند طریقه ده کنه چې خلک یو بل سره خېګړې میګړې کوي دا شېګړې مکوا سورته ممتحنه راو باسي سورت ممتحنه یو کم دیرشم سپاره کې ده کاته وشتمه کې ده اته وشتمه اټایس کې ده خا پاغي کې آیت نمبر ده نه هم خا نه هم آیات وګورئ ال تاتم وګورئ نه هم پس وګورئ ځکه چې غاتم باندې به تاسو بیا لږ پوه شئ کنه مدارات او مواسات دو درجی دی ښا مدارات مدارات دغه کنه یو سړی مداهنت پنه کې یو مداهنت دی مداهنت خو هغه چې ته یو د چا د پاره دین چې کوم د کنه نو هغه سکی د سړی په دغه کې ته دین کمزور کې نه نه مدارات دار چې په خپل دین باندې خپل خبره حق لکه بیانې خواضح بیانې خو دومره خبره ده چې یو سړی د تاسو سره بد نه کوي نو دا غ سره مطلب دا له خالق سلیک کنه تګ را تګ پوښوي هغه وسره تکي په دې وجه باندې چې هغه بالکل مسلمانان ته تکلیف ته نشته دی یو وتقسطو الیهم معاملې دراله نه تو سره عدل او انصاف کا صحیح شو دا مکه و چې ورګه دا دین دومال د بامبړو خړ بس راځه چې تی و انا نه موحدات مکه و صحیح شو زمیان خلق تی دا پکې راځي ان الله يحب المقسطين یقینا الله تعالی خو خی هغه خلق چې عدل کوونکی وي اوس ورپسې وای اوس بل ځای کې دغه خو یو ځان ته ترتیب اوس دې منې کوي انما ينهاكم الله یقینا الله تاسو منې کوي عن الذين دا کسانو نه د معاملې دا کسانو نه د دوستۍ دا کسانو نه قاتلوکم فی الدین چې تاسو سره جنگ کړی په دین کې واخرجوکم من دیارکم او راو باسل یې د کورونو ستاسو نه وظاهروا علی اخراجکم او کومک کړي دي ستاسو په ستاسو پر راو باسلو کې د نور چا سره نور چا سره په راو باسلو کې مدد وکړو چې تر راو باسی دی سره په دغه وکړي مدد وکړي ان تولهم تاسو الله منې کوي د سشینا د دوستۍ دا غوینا و من یتولهم چا چې سره دوستي وکړه فولائک هم الظالمون دا سره کنه فاولائک هم الظالمون نو دا کسان ظالمان دي نو دا کله طریقې دایخه کله بچ کوم دنو قران کریم تا دا غوی د استغفار نه منی کوي ولکه استغفار ورله مغواړه ها بخنه ولا مغواړه کافر کافر دی بس لاړو نو دا سني چې فاتحه ته تلې ولته کې کوم د لاس چت ان شاء الله وي بس خوش مزه ورسې دي مزه ما خاصورت توبه راو باسي سورته توبه 113 نمبر آیات ما کان للنبی ندی جائز نبی تا والذین کسانو تا آمنو چی ایمان راوړی دی ان یستغفروا للمشرکین چې بخنه غواړي مشرکانو لرا ولو کانوا اولی قربا اگر که دوی وی رشتہ خاوندان د رشتہ داري من بعد ما تبین لهم کله چې ښکارا شي دوی ته انهم اصحاب الجحیم چې دا خو خاوندان د جهنم دي چې دا پته ورته ولګي د چې لکه دا شنا خو لاړو جهنم ته مړ شو په کفر باندې یو یا په ژوندون باندې د خدا پته عقیده ورته معلومه ده چې مشرک بچرته زی جهنم ته بزی لکه ورته پترا دی بیا یو اعتراض تر راځي چې ابراهیم علی السلام چې غوښته و نو الله وی و ما کان استغفار او نو بخنا د ابراهیم علی السلام لابیه خپل کلار لرا الا عن موعده وعدها اياه مگر ود وجدا غيو وادینا چې وعده یې کړې وه ایاه د دې خپل پلار سره فلما تبین له هر کله چې ښکاره شو د ابراهیم علیه السلام ته انه عدو لله چې دا د الله دشمن دی نو تبرأ منه بیا یې براعت وکړو بیا یې څوک براعت وکړو څنګه ورته معلومه چې الله دشمن دی څوک وایي چې مرګ پته وته لګی چې پکو فرمول شو نه نه صحیح قول دا دی چې کله ابراهيم عليه السلام ته پته ولګید چې ان الله لا يغفر ان يشرك به الله خو بالکل د شرک مغفرت کینا نو چې نیکی دا د الله دشمن دی دا مشرک دی بل بیا وی ته ولا نه غواړم اول کې دا پته وته نو چې الله تعالی د شرک بخنه بالکل نه کوي هغه کې د شي په بخه دعاګانو باندې وبخي نو هغه ته پته وته لګید نو بیا نه کوله دا بیا راش ان شاء الله تفصیل به تکو او د ایمان دعا کول شي تبرع دغه کې دغه مختلف اقوال دي خراجه قول پکې دغه دي تبرع منه ان ابراهيم یقینا ابراهيم عليه السلام لاواه حليم لاواه خام خاصو راج راجی کیدون کې والله تا اواه چې څوک صدقه وشي کنه او داس چې کوي پوه شو کنه ډیر مطلب دا دی چې په خطاګانو باندې ندامت کوون کې سړی او حلیم بردوبارو ډیر نرم دل او بردوبار انسانو په دی وجه باندې خراش بل وی الکه جنازې ته مزه وو جنازه جنازو چې مورده سورته توبه وګورئ 84 نمبر آیات شاته لاړ شي 84 آیات وګورئ ښا پیدام کړو ولا تصلي على احد منهم مات او منز مکوا ها جنازه مکوا په یو تند دوی باندې چې مړ شي د دوی نه ابدا هیڅ کلا هیڅ کلا په جنازه ونه کې خپ دوی د جنازي منز مکوا پیدام کړو دویم نمبر بل پکې وګوره په دې ما اومدې آیات کې دا د چې قبر کې می سماله ها قبر کې می سماله چې لاړ شي ولته یا په قبر ودرېږي تقریر کې یا مطلب دا چې بیا دعا کې وته دا مکو ولا تقم علی قبر مو درېګه په قبر د باندې د پاره د نگرانی چې قبر کې خخول پاره ولی انهم کفروا بالله د دشمنی وجه سره چې را دومره دشمنی سره وکم چې مرګ مړې پاتې شو پوه شو کنه غم خادي پاتې شو الله یې معیار خي انهم یقینا دوی چې کفروا بالله دوی انکار کړل د الله نه یا کفروا بالله اشرکوا بالله الله سره شرک کړل دي ورسولي رسول د الله سره و ماتو دوی مړ شو په داسې حال کې فاسقون چې دوی سو فاسقانو فاسقانو اعلی فاسقان خارجون عن الدين دوی د دین نه وتلی خالق پوه شوې دې سره مکه دا شو دغه شان د خلطو مل ژوند ګډوډای ژوند چې سره تیرې نو سورته توبه 108 راو باسي 108 یو سل اتم آیات راو بول راو باسي ښا دوی یو جماعت جوړ کړه جماعت جماعت جوړ کو وی چې یاره دا جماعت چې کوم دنه داسې شه دی دا وی مطلب دا دی چې پاکستان کې مثال مسجد کیته په خبره ورته دی کنه دا شان دا دارامي توپ یو کور جوړ کړ چې صفات ګوره ته وایي چې دا پاکستان چې تاغه هغه پارټي ولا خبرني جوړ کړ ته ته سوچ کوا هغه ځان مې تصرف شروع کړه صحیح شو هغه کسان چې جوړ کړي او جماعت زرارن د پاره د zarar ور کول مسلمانانو ته اتخذو یولی وی دا سنو چې بناو مسجدن ها بناو مسجدن ځکه جماعت نو پاسل کې خو بل څه شیو خو لیکن رنگ د جماعت ور کړ کنه خبر اور رسیدي نو یو دا کارو زرارن دا zarar ور کول کې مسلمانانو ته دویم نمبر وګورا وکفرن او دا جوړ کړ د پاره د اشاعه د پاره د کفر د پاره د فائدې د کفر د پاره د اشاعت د کفر کفر قانون پکې روان دی لکه څنګه چې دار ال تاغه شانته ال دی جمعه جوړ کړو دریم نمبر ته هو تفریقا بین المؤمنین مؤمنانو په ترمیان د تفریقې د پاره جوړ کړو ال ته جمعه ته وچرا مسجد قباء تر ټول خلک زی دغه په موږ دلته جمعه جوړ کړو مسلمانان به تقسیم شي صحیح شو کنه دلته مې ورګه د هندستان مسلمانان دي دا که په یو ځای پاتې شو کنه نو دا خو بیا سبا ته د حکومت اخلي دی خو په خوا حکومت کړو صحیح شو د هندستان او پاکستان د مسلمانان چې په شریک شو چې بیا د پښتانم چې دا بارډر مو سره کاټ کنه په دې بارډر مو تکر خراقه چې د پښتانم چې تقسیم شي پکې نو دا یو مکل وتفریقا بین المؤمنین سلورم نمبر و ارصاد لمن حارب الله ورسوله من قبل او دا سره مرچه دا د پاره دا غچا چې الله او رسول سره دشمن دشمنی کړ جنگ کړو د الله د دشمنانو مورچه ده خو شو کنه د دینه به بیا 54000 عملی کیږي کنه خو شو 57000 کې 54 وا وا ارشاد لمن حارب الله ورسوله من قبل خا اوس کته ورته وای چې ولکه دا سکوي ولا يحلفن خامخادي بقسم نخري سبوي ان اردنا الا الحسنى قسم په الله مونږ اراده نه کړې مگر د خیر دی مسلمانانو ته دا یو جمعه تم جوړ کړي مسلمانانو تم دا وطن جوړ کو مونږه دا اراده کړې وا والله یشهد انهم لکاذبون الله گواہی کوي چې یقینا دا خلک دروغجن دي په دې خپل خبره کې نورست پسې سوی اصل ګوره اوس دا دی اوس دا وی الله پاک چې داسې قسمه جمعات چې جوړ شي داسې قسمه ځای چې جوړ شي نو ګوره تب خلط مل ژوند نه جوړي لا تقم فيه ابدا مودريګه په دې جمعات کې هیڅ کلا هیڅ کلا جمعات ته وتوي د اول ورځ د هجرت نه حق ته ډیر لایق ان تقوم فی هغه جمعات ډیر لایق ته ته پاغي کې ودرېږي فيه رجال پاغي جمعات کې داسې سړی دي یحبون چې خوخی ان یتطهروا چې دوی خزان پاک کی والله یحب المطهرین الله تعالی خوخی خزان پاکون کی بهر حال لا تقوم فيه ابدا داسې دوی جمعاتون ته مزه خبرو ته دي مندر ته مزه امام باړی ته مزه پوه شو کنه دي زینو نه ځانو ساته الله رته وی لا تقم فيه ابدا اوس دی بل غاړه تر راوړو دی خپل جمعات ته مرا پرې دا دی خپل جمعات ته څه کاو مرا پرې دا امدا صورت توبه وګورئ تاسو 28 آیات رستو راشي 28 ها صحیح شو پیدام کړو یا ایها الذین آمنو اے مومنانو انما المشرکون یقینا مشرکان چې دي نجس دا پلیتی فلا یقرب المسجد الحرام نو ندی نږدې کیږي دوی مسجد حرام ته بعد عامهم هذا پس د کال د دوی نه چې دا دی هغه کال چې پاغه باندې هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او علی رضی الله عنه حج ته تلو هغه کال یادې و ان خفتم عیلتا او سړی و یاره کدی سره مونږه داسې جمعهتون نیم بند کو نو دا خود مونږ ډیر کار د کنه پوښی اقتصادي تعلقات او اقتصاد او دا خود مونږ ډیر پروګرام روان دی الله وی پریک دغه کیسی و ان خفتم عیلتا ک تاسو یریږي د فقر نه مارکیټ خرابیږي مې یریګا فسوف یغنیکم الله نو زرد چې غنی بکی الله تاسو من فضله د فضل خپلنا الله بدر کی مال در کوي ته د مال د وجنا اقتصادیات د وجنا دومره مدا کیږي ان شاء که چرته اراده وشو ان الله علیم حکیم یقینا الله تعالی په یو حکمتونو والا دی صحیح وکړو راشه بل وګوره بل دار کنا چې دوی سره مصاحبت دا منافق سړی یادی دا اوس کافر تر مصاحبت اسیم بند شو منافق سړی د تاسو سره مصاحبت کوي ملګرتیا کوي کنه او دا خو په بنیاد د ایمان باندې د ظاهرا ایمان ښکارا کوي خندیر خان خو چې کله د مکر آرامي توپ دوکا دا چې نه ښکارا شو کنه نو بیا به سره سره کی بل بیا تعلقات ختم وای ما سره مرزه ما سره مرزه سوره توبه تریه سیره او باسی دریاتیا ها Mm. ندام کو د تبوک نه نبی صلی الله علیه وسلم واپس راغی تبوک ته دا بعض منافقان دوک دوک یو کله پاتې شو چې پاتې شو دوی مکر او دوی دوکا ورامي تو کو ښکارا شو چې ښکارا شنو اوس دی فإن رجعك الله الله وی کچرته واپس کو تعالی الله الی طائفه اغدل تامنهم د دې منافقانو نه نو فاستأذنو که غی به اجازت غواړي ستانه للخروج وتلو د جنگ ته بل جنگ ته چې تزي بل جنگ ته چې زی دوی برته وی یره مونږ خامخا زو بس مونږ ته اجازه راکا کنه نو فقل ورته وایا اوس فیصله وکا سپ نه وباسا لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا بس ما دغه شوخه فیصله او شو پوه شو دا مې یو پالیسی ده لن تخرجو هرگز موزی معیا زما په ملګرتیا کې ابدا هیڅ کلا ولن تقاتلو او هرگز جنگ مکوي معیا زما په ملګرتیا کې عدو وند هیڅ دشمن سره ولی انکم یقینا تاسو چې رضیتم تاسو خوشاله وي بالقعود اول مره پناس تبانی اول ذل نفقعدو مع الخالفین کینې درست پاتې کیدونکو سره دیناسې یلته کې تاسو راځي ما سره جنگ وي پوه شئ چې سره ته لاړ نشئ امام رازی رحمه الله دا آیات لاندې وایي وعلم ان هذه الايه پوښه په دې خبره باندې چې یقینا دا آیات تدل دا دلالت کوي على ان الرجل چې کله یو سړی اذا ظهر له چې کله هغه تخکار شي من بعض متعلقه د بعض ملګرو نه مکر و خداع مکر او دوکا خوش و کیدن ان يقطع العلقه بينه وبينه چې دا غ سره خپل تعلقات کټ کی و ان يحترز عن مصاحبته او ځان بچ کی د ملګرتیا دا غنا بس ځان ته ساته بس ته په پوه شوي نو چې پوه شوي نو لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين یو مؤمن د یو سړي نه دوه واره نه چې چلے کیږي بس ته پرېګه د مې دا کوا نو دام یو صورت ده بل چې کوم ده نو دا بل صورت دغه د برا هغه دا دی چې د معاونت د خلکو نه منع کول دي پس سره دا مخالفت یو طریقه ده چې هغه نه منع کول دي په دغه کې په ګناه کې خپ ګناه کې بده شامل ګرځیا تعاون نه کې سورته مائده آیت نمبر 1 راو باسي شپږم سپاره ښا ولا تعاونوا دام د برا یو قسم دی ښا دا راته وایي چې مخالفت په دې طریقه مکوا چې ته وا چې یاره خیر دې خامه خامل ګرې مې دې قومي مې دې د سره به دوره خامه خا دانو چر سټه بول راوړو کنه خبر نه پوه شي هغه راته وایي مال چر سره وړته ته یاره نو مال دې دې سوکو الله وایي دا کار مکوا ها قومي لانجه روانه ده ته مجاهد ورمنډ دې کړه نه دا خو د قوم کې سره سوکو او خو پويږي چې حرام باندې قوم په ناروا دي نو بیا مکیږي ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان او تعاون مکوي په ګناه باندې او په تجاوز زیاتی باندې ګناه زیاتی او بیا خپل ځای کې راځي سور معنی پکې واتقوا الله الله نو یریږي ان الله شدید العقاب یقینا الله تعالی سخت عذاب ورکون کړي کله به دا منع کوي چې والکا دا څنګه چې ډېر پکې خوک شي کنه چرتا کینه پاسی دا کینه ستر پاسې خو بنیادی منع دي خدا څنګه چې ته پکې ور خوک شوی نو لاړ چلته کې سوچې هغه یې خدایانو تم کله کله کنه خبر ورسې دی او ورټیټ شي ورخکټه شي کنه نو بس داشه مکه وخه داشه مکه ول دین ځانو ساته سورت انعام آیت نمبر 56 56 ها قل ورته وایا انی نهیتو یقینا زمانہ کړه شوم ان اعبد الذین تدعون من دون الله چې زو عبادت وکم دا هغه چا چې تاسو را مدد کوي غیر د الله نه قل ورته وای لا اتبع اهواءکم زتابداری نکوم د خواهشات استاسو ولی قد ضللت کما وکړنو د گمراه شوم اذن په دغه وخت کې وما انا من المهتدين او نه بهم دلار مندون کنا پښې دا چې ته ډیر کې نه پاسې کن دی ودا غوي خبرې سره لګي ډیره او به منی کنا تاثیر به در باندې وکي نو دا ته وای چې ګوره دغه نمځان ساته کله ورته وای چې دا غوي غونت عبادتونه کې او دا غوي غونت طریقه دا غوي مثل مماثلت دا غوي غوند قانون دا ټول پکې راځي ښا دا کارونه مکه صحیح شو دغه نه سورته کافرون سورته کافرون او دغه ده ها قلیا یو کافرون دا د کوم سورتونو چې باقاعده دعوا بران الکفار دا غي کې یو دا ده ها صحیح شو قل ورته وایه یا ایها الکافرون او کافرو اول خو خاصه پاس نه خبره کوا پوه شو کنه شپ شپ مکه و شپ تعالی وایا چې مطلب دا دی چې دغه نوم وطن علی والا وته بالکل پوه شو کنه یا ایها الکافرون اے کافرو لا اعبد ما تعبدون ز عبادت نکوم ما د هغه چا تعبدون چې تاسو عبادت کوئ ولا انتم او نه تاسو عابدون عبادت کوونکی ما اعبد چې د هغه چا عبادت کوونکی اعبد چې ز عبادت کوم دا یو دوی مګوري ولا انا او نه مزه عابدون عبادت کوونکی ما عبدتم پاغه طریقه باندې تاسو عبادت کوئ ولا انتم او نه تاسو عابدون عبادت کوونکی ما پاغه طریقه باندې اعبدو چې د عبادت کوما دا تاسیس اولای د تاکید نه مفسرین وجه دا طریقه ده صحیح شو لکم دینکم ولی دین ولی زکه دین د کیفیت صحیح شو کنه او کمیت دواړو نه عبارت دی دین کې کیفیت ته عبادت او معبود تعین د معبود دا دواړه پکې راځي تعین د معبود او دغه کیفیت طریقه دا دواړه پکې راځي نو کیفیت پم ستاده غوې په شانتي نه او معبود بدم هغه نه چې کوم هغه عبادت کوي نو لکم دینکم ستاسو د پاره ستاسو دین دی ستاسو طریقه د عبادت ستاسو معبود دی رو رضی خو نکوما ولی دینی او ما د پاره زما دین دی زما طریقه د عبادت او زما معبود دی صحیح شو کنه دا مستقل دا دیار لس طریقو سره دا چې کوم دنو النهی عن مخالطتهم دا اغوی د مخالطت دا غوی د ملګرتیا نه سدي دا چې کوم دنو من راغلی و دا برا دا برا عن مخالفتهم البراء عن مخالفتهم برا دا غوی د مخالفت نه چې دا غوی مخالفت نه اوس په دې برا باندې یو خدای غدي کنه علمی دغه کتابونو فتاوا دي مولیانو د علماو لیکن یو فتاوا قرآنیو میکن ما تاسو په بعض موضوعاتو کې امه ته مخکې ذکر کړی وي نو په دې موضوع کې مطلب فتاوا قرآنیه کمی کمی دي ذکر یې کوي صحیح شو فتاوا قرآنیه په دې کې وو دي ښا سودي و فتوی دي ښا اوله فتوا سورته ال عمران اتويشتم آیات کې اخو مې ته بار بار راړولم بیا امرا وړو صحیح شو یادیګم پخیګم ترجمه مو مسره تکي کنه آیات 28 نمبر ها دا قران کریم طرز دی چې په دې کې د یو یو آیات مخصوصو پیری مونږ راړولې یو پیرتی یو استدلال شي بل پیرتی بل استدلال شي قران او حدیث کې دا کمال دی دیو جن امام بخاری د شپږ زره حدیث نو څومره حدیث جوړ کړی دي چې بیا بیا راوړي ولې بل بل باب په تړي بل بل مسله تر او باسي نو دا زو څه ګور بیا راوړي دا لا يتخذ المؤمنون الكافرين ندي نسي مؤمنان كافران لرا اولياء دوستان من دون المؤمنين غير د مؤمناننا ومن يفعل ذلك چا چې دا کارو کدا کافرانه مس په دوستۍ باندې ونیول فليس من الله في شيء پتوې ولا ګولخه فليس من الله في شيء دا د الله نه په هیڅ څه کې نه لري مارته دا براءت د الله تر طرف نه دغه رنګ په دې کې فلیس من دین الله تفسیر هم راغلی دی چې د الله د دین نه دی پس سیس کې پاتې نشو فتوا مولی ده کنه دا فتوا شو دا یو فتوا دویمه فتوا د نفاق لګی چې داسې سړی چې د کفار سره دغه ساتي دوستانی ساتي دا منافق دی هغه ته منافق وایي څه ته وایي خصورت نثار او باسي یو کم 139 یو سل یو کم سل وختم آیات 139 ایش پیدام کو بشر المنافقین ها 138 بشر المنافقین زیر ورک منافقانو تا بان لهم عذابا الیما د سشي زیره د دې خبرې زیره چې دوی لپاره عذاب دردون کړي ولی دا سوق دي دا منافقان خو دې خو نه پیژنم یاره ستاس صحیح شو نو 138 کا 138 بشر المنافقین زیر ورکه منافقانو ته بان لهم د دې خبرې چې د دوی لپاره عذابا الیما عذاب دردون کړي سعد ولی دا سوق دي د منافقان الذین دا منافقان هغه خلق دي يتخذون الكافرين چې جوړي کافران اولیاء دوستان من دون المؤمنین غیر د مؤمنانو نه د کافر سره دوستي جوړي آیا بتغون عندهم العزه آیا دوی لټي یوي سره عزت او وحده به ملاو شي وظیفه ملاو فان العزه لله جميعا نو یقینا عزت چې ده هغه خاص الله لره دی ټول پټولا هغه د الله په اختیار کې دی په ملک ته الله کې دی صحیح شو بل دا کې برازي ګوره خف لله العزت ولرسوله وللمؤمنین نو ال توبیا دا معنی کوي سوال برازي چې دلته کوی چې فإن العزة لله جميعا ټول د الله د پاره دی هلته وایي چې الله او رسول مؤمنانو د پاره دی نو موږ دلته کې وایو چې الله سره ټول عزت دی په اعتبار د اختیار او ملک سره د الله په تصرف کې صحیح شو او الته چې وایو چې الله لرم دی رسول لرم دی نو دا غي معنی په اتصاف کې ده موصوف بالعزت عزت ملاو چاته دی پوه شو اللهم عزت من صحیح شو کنه الله عزیز رسول هم عزت من مؤمنان عزت من صحیح شو کنه نو دا دا دغه رنگي سورت حشر یوولسم آیات کې هم په فتوا لګی د نفاق ښا نفاق سورت حشر ته وشتمه ده 11 نمبر آیات ښا پیدا کوم ان شاء الله الم تر الى الذين نافقوا آیات نګوریا کسانو ته چې منافق نفاق کړي دي سنفاق کړي دي یقولون لاخوانهم الذين كفروا وای هغه خپل ورونو ته چې کافر دي من اهل الكتاب دا دي کتابونه کم صفت چې په داسې مقام کې ذکر شي هغه نه اشاره دی طرف ته وی کنه لکه دغه د نفاق صفت چې دا روسته چې کم کار را روان دی نو دا د نفاق سبب دی خبره ورته دی کنه او بیا په خپل ځای وایي لا نحو کې ویل کیږي چې حکم په مشتق لګي فائدہ کوي علت یې تمد دی نو غي دا مطلب دی ښا لا ان اخرجتم لنخرجن معکم کچرت تاسو او باسل شوي مونږ به د تاسو سره وزو ولا نطيع فيكم احدا ابدا تاسو په مقابله کې مونږ د بل چا امر نه منو د بل چا خبري نه منو ښا چې تاسو سره په جنگ کې مونږ بس تاسو مقابله کې د چا امر ومنو و ان قتلتم او که چرته تاسو سره جنگ وکړی شو لنن سورن نما لنن سورنکم موږ بس تاسو مدد کو والله یشهد انهم لکاذبون الله گواہی کوي چې دا دروغ جن دي دروغ وای خو منافق شو خندیر دا خبره ولې وکړي دا قرارداد سره ولې لیکل دا معاهده ولې کړی دا خبر دا شو دا وګورئ بل وای چې الکا بس دا لنډه فتوا را فینه منهم مطلب فحکمه حکمه د حکم داغه حکم ده حکم د دواړو یو کیږي چې څوک د کفار سره دوستی کوي سوره مائده 51 آیت راو بس ان شاء الله دې پیدا صحیح ده وکاو ها یو پنځوستم یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو لا تتخذوا اليهود والنصارى مجوړ او يهود او نصارا اولیاء دوستان بعضهم اولیاء او بعض بعض دوی ذکر چې دوی په خپل بعض د بعض دوستان دي په خپل میانس کې دا سیستم د تاسو سره خنشته ومن يتولهم منكم او سوک چې دوی تاسو دوستیو کې د دوی سره تاسو نه فانه منهم نو هغه د دوی نه دی فانه منهم کې بیا مختلف خو په حکمه حکمه مختلف موالاتونه دي نو بعضو کې بيخي د دوی غونتی شي بعضو کې مطلب دا شي د دوی حکم به د دوی شي په بعضو وختونو کې بچ کوم دنه مطلب دا شي په نور په یو جزئی مشابهت تیرا خبر حال فحکمه حکمه فانه منهم نو د دوی غونه حکم دی ان الله لا يهدي القوم الظالمين یقینا الله تعالی هدایت نه کوي دا ظالم قوم ته ظلم کړي ظلم سره وضع شی فی غیر محله دوستی په بی ځای ځای کې خدانه ظلم دغه صحیح شو خجی بل به وای چې مودت مینه د کافر سره دا سکیه دا د سړی نه ایمان او باسي ښا ایمان او باسي صحیح شو ایمان او باسي د کفارو دوستانه کول دا ایمان وباسي ښا سوره مائده همدا سوره 81 نمبر آیات راو باسي یو اتیایم آیات ولو كانوا يؤمنون بالله صحیح شو پیدا نکوم ولو كانوا يؤمنون بالله کچرته دوی ایمان راوړې په الله باندې وما انزل الیه او په قانون قران باندې چې نازل کړه شوی دی چاته الیه والنبی په نبی باندې ایمان راوړې او ما انزل الیه او په قران باندې ایمان راوړې نو متخذوهم اولیاء دوی سره به دوستی نه وکړي خو چې د دوستی کوي نو ګوره په لو کې طریقه دا وی چې انتفاد ثانی دال وی په انتفاد اول باندې یو خو نحوی قاعده ده انتفاد اول نه انتفاد ثانی راځي یو د معانی قاعده ده هغه دا چې انتفاد ثانی دلالت کوي په انتفاد اول نو چې دو متخذوه مولیا نفی چې په نفی داخله شي اثبات فائدہ کوي کنه نو دوستی به نه وکړي د په دې عمل نه دی کړی دا منفي کا چې دا منفي کن دوستی کړی دا نو چې دوستی کړی دا جمله نه پیښوا چې دا نه پیښو نو اول ته لاړ شل لو کان یؤمنون و ایمان نشته دی دا بی ایمان دی دا بی ایمان دی د کفار سره دوستانی کوي ښا ها ترا کثیرا منهم تب وین ډیر د دوینا یتولون الذین کفروا چې دوستی کوي دا کسانو سره چې کافر دي لبئس ما قدمت لهم انفسهم نو خامخ دا ده کنه خامخ بد دی هغه شی چې دوی ته وړاندې کړي د خپل نفسونو دا د نفس دغه رخه ان سخط الله علیهم چې غوسه کړي د الله په دی باندې الله غوسه شوی دی په دی باندې وفي العذاب هم خالدون فعذاب کې به همیشه عذاب کې څوک همیشه پاتې کیږي مؤمن نه پاتې کیږي صحیح شو راشي سورته اعراف تا اعراف 27 نمبر آیات 28 نمبر آیات اتم سپارا التم تی ایمان نفی کوي ښا ایمان وای چې نشته لري پکې نه اٹھائیس اٹھائیس ستائیس بلکہ ستائیس ستائیس ہم نہیں یا بنی آدم اے بنی آدم لا یفتننکم الشیطان صحیح شو فتنه کې وانه شي تاسو شیطان کما اخرج ابویکم لکه څنګه چې راو باسي دواړه مور او پلار تاسو للذین د پار دا کسانو لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي د بیمانه سړي دوست په شیطان ښه خو الله دې خیر وکړي خو شي په هغه اعلی درجه کې خلک دوستی نشته ده لګه لګه کمزوري شته الله دې صحیح شو کله فتوا د فسق لګی خو شي فتوا د فسق لګی سورته مائده 81 نمبر آیات وختي چې کم تیر شو بیا راو بس اس خبر نه یو اتیا وما غايات ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي ما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء خوشوي کدی په الله ایمان راوړې په نبی ایمان راوړې په قران ایمان راوړې نو دوستی به نه وکړي د دوی سره ولكن كثيرا منهم فاسقون لیکن ډیر د دین فاسقان دي خو د فسق نه کم فسق مراد دي فسق مراتب دي فسق اعلی کفر دي فسق اعلی څه دي هغه کفر کله فتوا د ضلال لګي ولکا وای دا سړی خو سم گمراه دي چې دا کار کوي څه کوي دا کار چې کوي دا گمراه دي ښا لکه سورته سورته اعراف ولګورئ آیت نمبر 3 330 ها فريقا هدا وفريقا هدا یو ډلې ته الله هدایت کړی دی و فريقا بل ډله شته حق عليهم الضلاله چې پوره شوی د دوی باندې فیصله د گمراهی ولی دا گمراه شوی دی 30 30 سورة اعراف ونتیس ختم شي نتیس شروع شي فریقا هدا یو ډله ته الله هدایت کړ د مؤمنان دي و فریقا بل ډله ده حق علیهم الضلاله چې پوره شوی ده پاغي باندې دستخط شوی ده پوره شوی ده په دوی باندې فیصله د گمراهی دا گمراه دي ولی انهم اتخذوا الشیاطین یقینا دوی نیولې د شیطانان اولیاء دوستان من دون الله غیر د الله نه ويحسبون او دوی دا ګمان هم کوي انهم مهتدون چې دوی په هدایت باندې دي الکه جهل نه دی معتبر ښا ته په خیال دای چې په هدایت ما خو لیکن الله وی دا خدا غیم خیال کوم په هدایت خو چې معتبر نشو بهر حال سورته ممتحنه تلل شي اتوشتمه سپاره سوره ممتحنه التم دا د ضلال فتوا لګی دلته هم په ضلال فتوا وکړه کنه طریقا حق علیهم الضلال ها آیات نمبر 1 سر نو تو یا ایها الذین آمنو لا تتخذوا عدوی اے مومنانو مجوړوي دشمن زما وعدوکم دشمن تاسو اولیاء دوستان دشمنان زما دشمنان تاسو عدو مفرد د خو په معنی د جنس سره دي دشمنان زما دشمنان تاسو دوستان تلقون الیهم بالموده چې تاسو پیش کوي هغه ته مینا خوشوي وقد جاء تلقون الیهم بالموده وانا اعلم وقد كفروا او هغه یقینا هغه کفر کړی دی بما جاءکم من الحق هغه چې تاسو تراغله د حق هغه هغه باندې کفر کړی دی هغه نه مني ها یخرجون الرسول سکی رسول باسی و ایاکم تاسو د ان تؤمنو د دی په دی ګنا باندې تاسو ایمان نه وړې دي بالله په الله باندې ربکم چې رب تاسو دې ان کنتم خرجتم کچر د تاسو وتی جهادن د پاره د جهاد فی سبیلی پلار زما کی و ابتغاء مرضاتی او د پاره د لټولو د رضا زما تسرون الیهم او هغه څوک چې دا کارو کې ستاسو نه فقط ضل سوا السبيل نو یقینا دې گمراه شو دا غلارې برابر نه فقد ضلال فقد ضلال خا ان يثقفوكم کدوی چرته تاسو لاندې کی یکونو لکم اعداء پوش تاسو عمومي نو بس تاسو لپاره دشمنان ويبسطو الیکم ایدیهم او را اوګدای با تاسو ته لاسونه خپل والسنتهم او جب خپلې بالسوء په بدای سره په لاس په تکلیف در رسي په جبه به کنزل بد رد بکای سبل ستاره بکای ها نو دې ما سره کله دوستیږي یو وخت ودو لو تکفرون دې غریب په یو ارمان مړ شو هغه دا چې لو تکفرون چې کاش کې چې دوی کافر شوي وای چې دوی به زمونږ نه کله شي پوښوي الله وی لن تنفعکم نو ګټه بدل غنی کتاب ستا ارحامکم اگر رشتہ داري د دوی ولا اولاد رشتہ داري تاسو ولا اولادکم نا اولاد تاسو نو کدا دی زوی دی او کدا رشتہ دار دی ورکه ک یوم القیامت پر ورځ د قیامت یفصل بینکم فیصله بو کی پمن تاسو کی والله بما تعملون بصیر الله تعالی پاغه سبحان تاسو عمل کوئی لیدون کې دی نورستو ته بیا دغه بیانې چې داسې یو بابا او تاسو هغه هم دغه شانته د خپل پلار سره کړیو د خپل قوم سره کړیو پرېخه وو ولې ځکه هغه دغه نه کو قد کانت لکم اسوه حسنه یقینا تاسو د پاره لکم تاسو د پاره اسوه حسنه نمونه خسته ده فی ابراهیم په دعوت ابراهیم علی السلام په طریقه منهج پلار په ملت ابراهیم علی السلام کې اذ قالوا لقومهم کله چې هغه اوې قوم خپلتا پوښوي ان براء منکم یقینا من بیزار یستاسنا ومما دا خدایانو نه تعبدون من دون الله چې تاسو عبادت کوئ غیر د الله نه یو کار دا دی براء دویم کفرنا بكم مونږ تاسو په خبره باندې تاسو په عقیده باندې کفر کو انکار ته کو بده غنو کفر غنو نو دغه به هر حال خودی کې و من يفعل منکم فقد ضل سوا السبيل استشهاد په دغه ځای کې راشي بل فتوا هغه کسان چې د کفار سره دوستی کوي وای دا سری دا غاوین دی غاوین پیژن د حق لارې نه گمراه ورک شوی سړی دی پوه شو کنه دا خلک سورت اعراف راو باسی آیت نمبر 157 یو 175 یو سل پنځاو یا سورت ممتحنه دا غي سورتونو نه دی کاتیر شو دا یو مولوی صاحب وو په بنی اسرائیلو کې خو شوی بنی اسرائیلو د قوم نه نو و د قوم د چانا د جالوت د قوم نو کنه عمالقه وکړو جواب یې راوکړو دا خډې غټ مولاو دومره درس کوي چې 12000 کسان بدته درس تناستو خو شوی او مستجاب الدعوات مو دعاګانې به قبلې دي نو داس چلو شو چې د بنی اسرائیل د پیغمبر یا موسی علی السلام یا بیا بل پیغمبر خو د موسی علی السلام نه معلومی دا بل پیغمبر رست معلومی پوه شو کنه د هغه او د مسلمانانو دغه جالوتیان سره سره جنگ چې جنگ راغې نو مولوی سے پس خپل قوم لاړوي چې رستا دعا قبليږي ته مونږ ته دعا وکړه ولې ته نه نه دعاګانې وکړه مسلمانانو خلاف تاسو دعا وکړه هغه وی وګوره مولوی صاحب دا خو به هر حال څه اخو دې خو بعضو روایت تاریخي کې دام راځي چې خزه ولا رضا کړه هغه ته سمال دولت او ډیر زیات مال ورکړ چې مال ورکړ مولوی صاحب صحیح ده وکړو خو شو یو دعا د نور زموږ په سلې دو چې دعا ته تیار شو بس الله وی دلاړو ورکړي څه شو غرق شو خدا هغه کیسه ده نو د نوم بلعام خو بلعام ابن باعو صحیح شو وتل علیهم نبا الذی الله وی اول ول پدی باندې خبر دا غسړی آتیناه آیاتنا چې ورکړو مونږ غته آیاتونه خپل علم د آیاتونو خپلو خپوی سړیو نو فنسلخ منها نو دې د اغینه اوته علماء دې دا لیکلي دي کنه چې اول شې چې عالم ته نقصان ورکړي ګوره مليان اول شې چې عالم ته نقصان ورکړي علمي جامه پرې خودل دي علمي جامه څنګه سړی پرې دي علمي جامه سړی داسې پرې دي یو خدای چې ظاهر کې د لوپرانو لباس او دا شروع کی ناس ته پاس ته بی علم شي د دغه سره کینی لوپرو خلکو سره کینی د لوپرو خلکو سره د بيدینو خلکو سره بيدینه مجالس ته شروع شوي اول چې مسلمان دغه ته نقصان ورکړي فن صلاح منها انسلاخ وای د یو سیز نه چمړه لري پوه شو کنه نو فن صلاح منها د دغه علمي جامع نه بهر راووت اول نقصان دته دی ورکو چې د د مجلسونه خراب شو چې خراب شو فانو چې دین وځي کنه نو دین دی پورې د علم په بنیاد باندې الله تعالی ساتي خو چې کله تا علمي جامه پرې خو دا نو ستر شو فاتبعه الشیطان نو تابع کو دلر شیطان د ځان شیطان ځان پس روان کوي تر اعظم په ځای ته ځای خیم پوښوي فکان من الغاوین نو شه ډیر چانه د گمراهانو نه د علمی جامع نه یو راوتل د داو چې د مسلمانانو په مقابله کې د خنزیر چاته دعا وکړه د چې کوم دی نو کافر ته دعا وکړه چې وی کړه فقط دا دعا ده چې دې په کافر شو فقط دا دعا ده چې دومره کوم کو کنه د دین په مقابله کې خرابېږي فمثله نو مثال د دې سړی صلی الله بیانې څه شو د دنیا ته مایل شو دنیا ته مایل شو ګور په عالم سړی کې چې کله د دنیا میلان راشي کنه دا سړی تبا کیږي ښا وتبع هواه او بل دا خبره چې د علم تابع نشه د خواهش تابع شو نو چې تابع شو نو فمثله مثال د چې ده کمثل القلب په مثال د سپیده قران کریم عجیب مثال ورکو د دې مثال د سپی غونته دی ان تحمل کته حمله کې په د باندې نو علیه په د باندې یلحس نو دې سکی د لحس کوي لحس د لحس معنا دې کې علماو اختلاف دي چې په بل جبه کې د عربی تر د قران ترجمه کیږي او کنه کیږي نو علما په دې کې اختلاف کړي بعض نو اخیری اتفاق په دې کړي چې معنی د عربی په بل جبه کې نه کیږي عربی ډیره فصیحه ده خو لیکن البته ترجمه کیږي چې هغه معنا مراد بیان کې هغه کیږي او هغه بیخي لفظي چې توا چې مکمل دی چې هغه نه کیږي لکه دلته کې دا مثال ورکړي لحظ وای دا لحظ څه ته ویل کیږي لحظ کې درې خبرې دي چې سپه جبر او باسی او پرشیږي که خیال مکړه په لار رواني او د خلینې لارې به دا درې واړه کارونه چې کیږي د الله حسوي اوس پښتو کې وسوي پښتو کې ما تعالی جواب دغه ناراضي نو هغه سره کله غپیږم کنه نو څوک وای ان تحمل علیه یلاس ارچا یو یو معنا څوک وای چې ته په حمله کې نو دې پرشیږي او انت او تترک یلحس او کپریګ دې بیا دې پرشیږي څوک وای ان تحمل علیه یلاس کته په حمله کې نو بیا دغه جبرایستی او تترکو کا پریګ دی یلحس بیام د جبرایستی بس ارسه ته یو یو راخلی دری واړه په یو ځای څنګه راخلی په بل ځبه کې نکیږي داسې لفظ مو سره نشته دی چې په هغه لفظ باندې موږ غدری واړه معنی ادا صحیح شو اها نه داسې او بعضو معنی د غفام کړي چې غفیږي به هر حال دي چې علما دا ویلي دي چې دا د سپی سره یو تشبیه ورکړه مختلف علما په کې هر یو خپل خپل توجیهات کوي خو یو توجیه په کې علما دا کړی دی چې دا د سپی سره دغه قدی ورکړه چې سپی کې دا یو کار نه کنه دا غټ غضب دی چې تا پسې بغا په غا په خو یو نوړې ډوړې دی ورواچو لکه نه بیرته لکه ان دارک په ډول شروع نو کله چې مولا خراب شي نو دی به خود ته لګیای لګیای خو به هر حال که تاسو لک شي ورکړو کنه بس دی بیا ډارې غلې کی دویم نمبر دویم نمبر په خوې په سپی کې وېدا دی چې د مالک د کور مخ ته ناشتي نو که خسړې تیریږي او که بد سړې تیریږي نو د خنزیر دې ته نه ګوري خو په سقات پوه شو مالک کور مخ ته ناشته بیا دې ته نه ګوري چې د د د ناشته رب چک نه مالک مالک ته بس نه وای بس غپا غپا بس هغه پس نه ختی پوه شو نو د د بل کار دا دی دریم نمبر په علماء دام ذکر کړل چې د همیشه دا یو داسې جناور دی کنه چې د جبرایست تر درجه بنا لاړی کیږي تاسو په بس جناور داسې نه وینئ کنه چې به مستقل لایست یو نو د د زهر هم بیا 24 غنټې رواني پوه شوې نو دا سیدنه پکې دی په دې ډول او بل بیا په لار یو خپل کې راغلی نو دا څه شو دای بل دا تاسو په پوه شوې کنه الله دې موږ حفاظت دا باندې پوه شوې تاسو دا وسخه نو دا اتو طریقو سره تاسو فاتیولې دي کله وته قران وای ضال نو کله وته وای غاوی دی غاوی دی خو د سپغون دی غاوی دی وای کله ورته چې کوم دنه وای چې څه شه دی دا فتوا د فسق په لګی کله چې کوم دنه فتوا د ضلال لګی کله د نفاق لګی کله وای چې مطلب دا دی د الله د دین کې د سره سجسه نشته دی دا څه قسمه فتوا لګی نو دا دغه شو او په دغه کې دغه شته مولوی ته بارا کې بل تاریخ کتابونه لیکلي دي کنه چې د بیا رښتیا حقیقتا وسره دغه کارو شجبه راوته خو ظاهرا دا نه معلومیږي ظاهرا قران کې چې ګوري فمثله مثال بیان دا مثال دی نو دا دغه نه دی خو الله پاک دې گمراه کړو کافر کړو نو دا په دې باندې دغه دغه خدي اوس دا خو تاسو ټول چې ویل اندام برا ویل سم ویل برا اوس ولا دوستی قران ته بیان کړی دا کنه چا سره دوستی مو کو کنه بس بایکاټونه انا قران وای چې دوستی شته کنه دوستی به د مؤمن سره کې معیار ایمان ده ها پوه شو هغه قران کریم په اهتمام سره بیان کړی دا په دیار لس طریقو سره په سو طریقو سره په دیار لس طریقو سره ګوره یو خو بده تخی معیار د دې دوستۍ چې دا دوستی به یاره کو پس کم بنیاد باندې ما تاسو ته وی دار چې خپل خپل بنیادونه لیکنه چې بنیاد اقتصادي د چا بنیاد چې کوم دی هغه انسانیت ګرځولې دی د چا بنیاد چې کوم دی هغه موجوده جمهوریت ته کنه موجوده که تاسو خیال وکړئ پاکستان ته چې کله امریکای به د انعام اعلان کول مخکې دغه د امداد نو ورته به سویل چې ډیموکراټک پاکستان د پاره ده ډیموکراټک مطلب دا چې کله په جمهوریت نو بیا په امداد باندې خو څه کنه د ارچا خپل خپل معیارونه دي د قران سره معیار دی را مونږ ته خو ذکر کا سورته حجرات راو باسي شپږشتمه سپاره لسم آیات راو باسي ها سورت حجرات شپږشتمه سپاره لسم آیات پیدا کړو دلته ته معیار خیچو ولکه معیار دا دوستانی په کوم بنیاد رواني په کوم بنیاد به دوستی کوو نو هلته راته وایي انما المؤمنون اخوه یقینا مؤمنان چې دي اخوه دا ورونه دي بس مؤمنانو د ایمان معیار دی بس چې مؤمن وي که په مشرق کې وي که په مغرب کې وي نه وطن شرط دی نه کم از مکه شرط دی نه چې کوم دنو کم علاقه او شرط دی نه کم انسانیت شرط دی نه کم اقتصاد نه کم بل نظام بس ایمان شرط الحمدلله وای پوه شو کنه ولی منګه او تاسو الحمدلله د خپل وس مطابق ټوټه ټوټه په دې عمل وکړو کنه د وطن نه پس پاتې له خپل مؤمنان رونه راغلي او پاګې مؤمنان رونه باندې ودرېدل نو څوک د افریقیو څوک د کینیډیو پوه شو څوک چې کوم د امریکیو څوک د عربو څوک د کم ځایو پاګې باندې عمل وکړو نه شو الله دې دې د اخرت ذریعہ دغه وګرځي د نجات ذریعہ وګرځي فاصلحوا بین اخویکم نو جوړو کې په مابین د دوه ورونو خپلو کې واتقوا الله نو جوړ راکې د دغه دوه ورونو ترمنځ چې مؤمنانو مینس کې اختلاف نه جوړ به راولي واتقوا الله یریږي د الله نه لعلکم ترحمون دې پاتې پتا سبانه رحم وکړي شي بل ګورئ خا پدې کې بیا خو دا صحیح شو اوس چې دا خوشو نو مؤمنان کنا دا بل جانب وګورا چې په ایمان معیار دی ایمان معیار دی تقوا معیار دی چې د ایمان او تقوا نه وته دوست دا ختمي ګرشته ختمي ګرشته بیا کار نه کوي پر دې د خپلې خو خپل دې پر دې کوي ښا سورته هود راو باسي دولسمه سپاره کې 15 سلوختم شپږ سلوختم آیات 45 46 ټیک شو پیدام کړو ونادا نوح اواز کو نوح علیہ السلام ربه رب فلتا نوح علیہ السلام جو کنعان امر چ کنا ډوب چ پسې لاپ کی فقال وی وی رب ای رب زما ان ابنی یقینا زما زویخ من اهلی زما د اهل نه دی الله ورته ویل استا اهل مدم غر کو مکنا پوش واهلک الا من سبق علیه القول مخته و ان وعدک الحق او یقینا وعده ستا خو رښتیا ده ته خو چې وعده وکړې خو رښتیا یې وانت احکم الحاکمین او ته د بهتره فیصله کوونکو نه اعتراض نه کوي ګوره ښا داسې نه وای چې الله بیا داس چلو کو د ادب ساتي چې یا الله زما د ازوی خو زما د اهل نه وو استا وادي خو دشتاري او تقوا احکم الحاکمین نور څه نه ویم خو څنګه چلو شو بیا څه حکمت ته چې زما ازوی غرق شو قال یا نوح الله ورته وی و نوح انه ليس من اهلک د استاد اهل نه نو بچي وسنګ د اهل نه نو دې کې ګوره د هغه مفسرین رائے ته بالکل دغه د استادان ورته ډیر شدید رد کولو چې چا ویل چې دا ځکه استاد اهل نه نه دی چې دا مطلب دار نعوذ بالله استاد نه پیدا شوی نعوذ بالله ولد الزنا دی پیغمبر خدا کافر کی دی شي کافر کی دی شي او بدکار نشي کېده ځکه چې دا په پیغمبر باندې بیا یو اعتراض پاتې کیږي ها انی اعذک الله ورته وی و نو حضرتات نصیحت کوم ها انه عمل غیر صالح انه ذو عمل یقینا دا د عمل والا او غیر صالح چې صالح نو بد عمل او کافر پوش کنا نو دی وجنا فلا تسالنی نو پختنه مکو ما مان ما د هغه سبارکی لیس لک به علم چې نوی تاسو را پاغي باندې دلیل انی اعذک یقینا ز نصیحت کوم تا تا ان تکون من الجاهلین چې شی تو زمن کوم تا چې شی ته د جاهلانو نه د جاهلانو نه مګرځا جاهلانو څه مطلب دی او نوح علی السلام جعلت هغه بیا ان شاء الله تعالی که خیر چې کله وایو کنه نو بیا پکې مودودی صاحب لړز ورکو خان ځکه چې مودودی صاحب وایي چې نوح علی السلام کې نعوذ بالله غ قومي جهالت او غیرت راپورته نعوذ بالله من ذلک دا غلط خبره ده دا ولی نوح علی السلام دعا کړې ولن لته بیا هم ویم ځکه کې دی شي یو سړی وی ترجمه ته ونه رسیږي تفسیر دوران ته ونه رسیږي دا په ځین کې بلا شوبه پاتې شي دا ولی دا سوال بیا نوح علی السلام کړو نوح علی السلام ته سوال کړو کنعان چې وو دا صریحي کافر نو دا منافق وو دا څه شو منافق په ظاهر کې ځان کفر نه ښکارا کړي نوح علیہ السلام سوال وکړو الله ته ورته وی چې انه عمل غیر صالح دی پرې خو دی ویلا دی دی بیا پوش دا دا دغه نو نوح علیہ السلام باندې عصبیت نو غالب شوی خجی بل چې کوم دی وګورئ د دې دغه د پاره د دې ولا د مسلمانانو د دوستۍ د برقرار ساتلو لپاره قران کریم سلور اجابات کړي سو اجابات یعنی سلور سوزنه واجب کړي سو سوزنه واجب کړي سلور یو تاسو او قتلو سورته حجرات ته بیا ګورئ وی ګورئ خبرې پوښ بیا بیا ګورئ چې دا قران شریف هم سره دا دغه آیاتونه هم سره پخېږي ها شپږ دې نو سپاره له سمايات ته حجرات پیدا مو کو ان شاء الله انما المؤمنون اخوه یقینا مؤمنان درونه دي نو فاصلحوا بین اخویکم اول شی چې قران واجب کړی دی غدارت صلح آیت نمبر 10 آیت نمبر 10 ها وخت هم کتل وراړو فاصلحوا نصلح او کوي بین اخویکم فما بین د دوه ورونو تاسو کې نو اول شی قران سره واجب کړو صلح واجب کړه واجبات خمسه اربعه لما جمعوي دویم نمبر قران کریم وسره دا واصلح ذات بینکم دا خډیر تیر شوی دي کنه سورته انفال هم پاول کې راځي آیت نمبر 1 دویم نمبر چې کوم دی نو الله جل جلاله په نبی صلی الله علیه وسلم باندې واجب کړی دی خفض الجناح خفض الجناح وزر ښکته کول یعنی نرمی اختیارول څه شي اختیارول نرمی اختیارول مؤمنان صحیح شو کنه د پاره د ولا د برقرار ساتلو چې ولا برقرار شي د نبی علیہ السلام پاکی سورته حجر راوبا سي اتا ته ایمانات سوار لسمه سپاره حجر په سوار لسمه کې په اول کې سوار لسمه کې صحیح شو دویمه کې بیا دویمه کې بیا نه حل اتا ته آیات ګوري اتا څه ها نو دی خورا شي وخفض جناحك للمؤمنين په اخر کې راځي کنه او خکته کا وزر خپل للمؤمنين مؤمنانو ته وزر خکته کول معنی نرمي وسره دغه شان وخت جناح کلمن اتبعك من المؤمنين مرازي خو شوي نو دا دا دغه دي دا دا دغه خفض الجناح دا بل واجب شو ها دا بل واجب ٹھیک شو پیدا بل ګورئ مؤمنانو باندې تعاون واجب کړی دی ولا د برقرار ساتلو لپاره په بیع او تقوا کې سورته مائده آیت نمبر 2 مائده آیت نمبر 2 چې د مسلمانانو دوستی برقرار پاتې شي نو تعاون واجب دی ښه تعاون وکړي ورپسې وایي علماء څه وتعاونوا على البر والتقوى ها ولا تعاونوا على الاثم والعدوان تعاون کوي په نیکه یو په تقوا کې صرف نو دا دغه دغه رنگ قران کریم کله نصرت واجب کړي نصرت مدد پوښوي د مسلمانانو د دوستۍ د برقرار ساتلو لپاره صحیح شو لکه سورۃ انفال 72 راوړوي آیت نمبر 72 دوه دوه چې په صد درجه کې د مؤمنانو دوستی هغه برقرار وي ها بهتر دعا هغه کرا دی و ان استنصروکم فی الدین پیدام کو پایات کرا دی مې که چرته مدد غواړي دوی تاسو نه په دین په دین کې فعلیکم النصر نو واجب دی لازم دی پتا سو باندې مدد د دوی مسلمانانو الا علی قوم بینکم وبینهم میثاق مگر په مخالفت دا قوم کې نه تاسو دا غوي ترمنځ معاهده والله بما تعملون بصیر الله پاک سبحانه تاسو عمل کوي لیدون کې دی نو دای نصرت واجب صحیح شو دا ولې چې د موالات مسلمانانو برقرار پاتې شي د دریو سیزونو نه قران نهي کوي چې درې سیزونه به نه کوو ولی پاغه سره د مسلمانانو موالات خرابيږي هغه دوستی په خرابيږي په خپل منځ سورته انفال سورته انفال 46 نمبر آیات ښا نه هم ولا سم سپاره واطيعوا الله ورسوله دا الله او دا رسول منئ نور پسې سوي ولا تنازعوا یو شی منه دي نه یو کړه د تنازع نه ها تنازع مکوي جګړه مکوي په خپل منځ کې ولی فتفشلوا بوزدل بشي وتذهب ريحكم قوت به ملال شي قوت کله دي چې کله ولا او دوستي د مسلمانانو خپل منځ کې ختمه اختلافات جوړ شي بل بیا شي خراب شي دغه رنګ د دې دوستۍ د برقرار ساتلو لپاره چې ایمان بر دوستۍ معیار وي د دې لپاره سورته انعام 52 راوړوي الله پیغمبر ته وی دوی شړما دا ما تاسو ته پرون ویلو ها دغه ځای مې ته ویلو آیت نمبر 52 5 52 آوا ولا تطرد الذين ګورا دای برار ودا ځان نه لری کوم بیا راځو کو ته تا دا ځان سره کینو دی دای سره موږ موږ ته ځان بد کاری چې موږ د بلال او دغه سره د صہیب پاک ناس پوه شوی موږ ته پیغام بدلېږي الله وی ودا مکوا ولا تطرد الذين او مشړه هغه کسان يدعون ربهم چې مدد غواړي در خپلنا بالغداتی په وخت د سبا کې والعشي په وخت بیګا کې یریدون وجهه اراده لري د رضا د الله د مخ ته لیدو د الله په قیامت کې ما علیک من حسابهم نشتره پتا باندې د حساب د دوی نه من شیء څه شی وما من حسابک علیهم من شیء او نستر ستانه ستاد حساب نه په دوی باندې څه شی مطلب دا دی د دینور پښتنه ارتانه نه کیږي پریګه دا ورکه کړه چې ناراض نه دی راځي پوه شئ فتتردهم فان ترتهم کتا دی او شړل فتكون من الظالمین نشیبا د ظالمانو نه پوه شوې دا ګوره دا کار مه کوه دا کار مه کوه نو دا ولې د مسلمانانو وحدت اتفاق دوستی محبت دا غیر پاتې کېدو لپاره ولا تتود دا بل نه هیڅ صحیح شو بل نه کله نبی صلی الله علیه وسلم تعالی کوي چې ګوره دا سني چې مؤمنان ګره د دنیا د وجه نه پرې نه دي کله غټایټ راشي کنه خوښوي نو دا مالدار سړی راغی نو غریب د نه یې نشي غریب د زوړ یار دی خوښ کنه و څنګه راځي وي جب نه دوست آتے هي پرانه بول جاتے هي او نه جب دل دکاته هي نو پرانه یاد آتے هي نو هغه قصه ده سورته کهف راو باسي سورته کهف انزل لسم سپارا چويشتم آیات خا 28 نمبر چې هغه یې رابلي رب خپل بالغداة په وخت د سبا کې والعشي په وخت د بېګا کې یریدون وجها اراده لري د رضا د الله ولا تعد عیناک او وا دې نه وړي سترګې ستا عنهم د دوی نه د څه د وجې نه ترید زینة الحیاة الدنیا چې ته اراده لرې د زینت د ژوند د دنیا داسې نه چې د دنیاوي مقاصدو په وجه درنه خپل دوستان چرته پاتې نشي مؤمنان دوستان دا مؤمنان دوستان مه پرېږده صحیح شوه کله به دا ذکر کوي چې ګوره دا د الله احسان دی چې الله پاک تاسو ترمن د دوستانه راوستي ده خدا الفت او دا ولا صدا دا د الله د احسانات نه صحیح شو سورته انفال 63 نمبر آیات کې التر راځي پیدام کی نو تاب مینا نه واچولې په زړونو د دوی کې ولکن الله لیکن الله تعالی الف بینهم مینا اچولې په میان د دوی کې انه عزیز حکیم یقینا هغه زور ور دی حکمت نو والا دی دای بطور احسان او بطور امتنان ذکر صحیح چو کنه دا می در باندې احسان نه چې مینا می در اچولې نو دا د ولا اهمیت ته تاسو په پوری کنه دغه رنګ د دری قسمه مدح راغلی دی ښا درې قسمه خلکو مدح چې هغه په ولا کې ډیر زیات کامیاب خلک کنه نو قران بیا مدح کوي قران بیا دغه اشتهار کوي سوره حشر وګورئ نه هم یا اته وشتمه سپاره ها نو نو والذین کسان تبوا الدار چې ځای ور کړ دې پوښوي کور ور کړ دې ځای ور کړې په کور کې والایمان او ایمان نه ایمان ته ځای ورکړ د من قبلهم مخکې د دوینا یحبون هغه خوخی خوشوي من هاجر الیهم هغه څوک چې هجرت وکړي دوی ته دا نه چوي دا مهاجرین بیا راغلي خوش کنه پګړې بوج راشي دا سني ولا نه دای محبت ته کنه خوش ولا دا ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتو ها او دوی ولا یجدون او دوی نمو فی صدور پس نو خپلو کې حاجتن حاجتن تنگی حسد پوه شو کنه چې زړه تنگ شي مما د وجه د هغه نه اوتو چې د مهاجرینو ته ورکړی شوی دي مهاجر سړی مالدار ولید نو دا نه چې په دې ته براغلی پوه شو کنه نه خوشاله شو کوله چې خدای پاک دې سوال کړ خوشوی دریم نمبر و یکثرون علی انفسهم اغه دغه و یکثرون او دی غرکی علی انفسهم فزانون خپل باندې نور لرا ولو کان بهم خصاصه اگر که په دی باندې په خپل لوګوي خوشوی ومن یقشق نفسه هغه څوک چې بچ کړي شو د بخل د نفس پلنا فولائک هم المفلحون یقینا هم دغه خلک کامیاب دي الله پاک د چا مت وکړه چه هغه مینه ساتی د مؤمن سره د ایمان د وجنا مهاجر سره انصار د مهاجر سره مهاجر د انصار سره او دا څه نه چې مهاجرین لا سناسي تاسو نه چې بس صرف د انصار د مون سره مینه کوي او مون خو چې کم دنو نه نه تاته ویل دي آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار خوشي د ایمان علامه د انصار سره مینه ده او د نفاق علامه د انصار سره بغض ده ها دا څنګه ګورته تم نه نه نه پیغام مشکل صحیح پیدام کړ الله پیغمبر ته وی فبما رحمت من الله خوشوی فبما رحمت په سبب د هغه رحمت من الله چې د طرفه د الله نه دی لنت لهم تدوی تنرم شوی ولو كنت فظا كشرت توي فظا بد زبانا سخ زبانا غلیظ القلب او سنگ دلا لن فضو من حولک نو خامخا دوی به خوارشیو د غیر چا پیرستانه تلی بو درنا تلی بو درنا خو څه کنه مدح الله د نبی صلی الله علیه وسلم په سبانه وکړه په لن تلهم چې دا نبی اسلام نرمی کوي نو مؤمنانو ته نرمی کول څه دي د دې باندې مدح راغلی مدح ولی دا ولا برقرار ساتي دغه رنګ د نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه او مدح چې الله کوي سورته فتح راو باسي یو کم دیر شم آیات 29 نمبر آیات Thank you. پیدا مو کوم ان شاء الله ها 26 شو ته فتح آیت نمبر 29 ها 29 او 30 محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی هلته هغوی په معاهده کې انکار وکړو وی چې محمد مستوت فتح خو هغه معاهده باسته وی مون خو محمد رسول الله نه لیکو محمد ابن عبد الله بلکې که محمد رسول الله ته مونږه کابینه باندې کول خوش الله وی زده دې نه لیکي الته نبی صلی الله علیه وسلم وی سید بس نه ویل محمد ابن عبد الله وی اگر ته ابو بکر صدیق کنا علی رضی علی رضی الله عنه علی رضی الله عنه ته نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې ورانه کړه رسول الله ته ورانه غیر رسول الله کلا کلا الامر فوق الادب خو کلا کلا الادب فوق الامر ادب کنه چې ادب محمد نه رسول الله ورانو دا معنی نه کیږي نبی صلی الله علیه وسلم ته خمات وخای نبی صلی الله علیه وسلم ته وخول نبی صلی الله علیه وسلم ته نکړ خطا او قرانه بیا دا غینه پست کوم دنو ابن عبد الله محمد ابن عبد الله ولیکل اوس الله وای ک دوی د تنوی محمد رسول الله نو د په قران کې اعلان کوم دغه معاهده خو بسور د پس ختم شي صحیح شو دا غي کاغذ به ختم شي خو لیکن دا کاغذ بیا نه ختميږي محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی صحیح شو والذین معه او چې صحابه ګوري هغه کسان چې ملګرتیا د نبی صلی الله علیه وسلم کې دي هغه سوکتیا شدا او علی الکفار سختی کوونکې دي په کافرو باندې رحماء بینهم او رحم کوونکي دي په خپل مینس کې په خپل مینس کې مینه کوونکي دي نرمي کوونکي دي ولا ساتونکي دي ها نو دا سورته فتح کې راته دغه د مؤمنانو مدح کې سو ویلو دغه رحماء بینهم دا پکې راغی دغه رنګي کله قران کریم چې کوم دنه په دی باندې بشارت ورکړي بشارت ورکي چې څوک چې ولا کوي کنه د مسلمانانو سره دوستی کوي نو د هغه د پر رحمت ته سورته توبه سورته توبه یو او یا 71 نمبر آیات وګورئ ښا پیدا مکړو ان شاء الله سوی والمؤمنون او مؤمنان سړي والمؤمنات او مؤمنان خذي بعضهم بعض لدوینا اولیاء او بعض دوستان د بعض دی فوج د ایمان باندې یامرون بالمعروف امر کوي پنه کوي باندې وین هاون عن المنکر او من کوي خلق د بدونه و یقیمون الصلاه او پابندي کوي د منځ و یوتون الزکات او زکات ور کوي و یطيعون الله ورسوله تابعداري کوي د الله او د رسول اولایک دا کسان چې دي سيرحمهم الله دا بشارت در رحمت ته ښا در رحمت زیر الله ور کوي زر چې الله په دوی باندې رحم وکي ان الله عزیز حکیم یقینا الله تعالی زور ور حکمت نو والا دی نو ګور والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض چې دوستانه کې د مؤمن سره د ایمان د وجنا نو هغه په وجه باندې سره دي رحم د الله راځي ښا دا زیر ور کوي کله چې کوم دنو دا بشارت او زیر ورکړي چې وو چې کله دا کار ته کې کنه نو ال تب د الله حزب خ حزب الله به د الله ډله به خ د الله لخر به جوړيږي او د الله لخر بیا څه شي بشارت دا چې غالب وي هغه بس غالب وي خ لکه سوره مائده آیت نمبر 56 نو باسي شپږم سپاره کې ومن يتول الله پیدام کو ومن يتول الله ورسوله وا کسان چې دوستی کوي د الله سره او د رسول د الله سره ولذین دا کسان سره امن ایمان راوړ دي نو خبر شي فإن حزب الله هم الغالبون چې یقینا لخر د الله تعالی هم دی غالب کیدونکي دي لخر د الله څه شو چې څوک د الله او د رسول او د مؤمنانو سره دوستانه ساتي خدای ولا ولا صحیح شو دغه رنګي قران کریم د دې ولا د پاره شرط خېده چې مسلمانان په یو ځای نو هغه کې سویل دي چې دا به غره په یو کور کې خه په یو کور کې دار الاسلام کې وي دا باندې چې یو دار الاسلام کې او بل سره په دار الحرب کې بیا دا ولاګانی نه چلیږي دا دوستي بیا نه چلیږي لکه سورته انفال آیت نمبر 72 راو باسي خا ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړل دي وهاجروا هجرت کړل دي وجاهدوا جهاد کړل دي په سبیل الله د پاره د اعلی د کلمت الله والذین کسان او ونصروا چې ځای ور کړل دي او مدد کړل دي دغه مهاجرینو اولایک دا کسان چې بعضهم بعض دین اولیاء او بعضن دوستان د بعض دي والذین کسان امنو کی ایمان راوړل دي خو ولم یهاجروا هجرت نه لیکړي نو مالکم نشتر تاسو سره من ولایتهم د دوستۍ دا غوی نه من شي انس شي دا غوی مدد او نصرت پتا باندې نشته پوه شئ ها البته په دین کې شنو په دین خو بیا ورته وي ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر بیا مدد وکړه صحیح شو کنه ولیکن دا شانتی کوم ګونه ممکنه پتا باندې نشتر نه چې هغه هجرت نه کوي نو بیا د او دلته چې کم دی نو هغه دلته چې کم راغلی دا غته پوره دوستانه کې مدد به کې نصرت به کې ښا دا به ځکه ولا ما تاسو وینو محبت تمانی سره هم راځي د نصرت تمانی سره هم راځي کنه ډېر معنی مې ته کړی دغه رنګي الله جل جلاله هغه چاته زجر ور کوي چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم او د مؤمنانو او د هغه د دین په نصرت کې قصور کړو سورته توبه 120 آیات نمبر 120 توبه پیدا مکړو ما کان لاهل المدینه ندی جایز مدینی والا ولرا ومن اواغ تعالی حولهم چې غیر چا پیر ردوی ندی من الاعراب د باندو والا ونا موږ ته باندې او خدای تاسو ته سوال ما تاسو پته دی هات نه هات سړي تاسو وایي ها غريي ها نو غره کې بیایي باندې داسې بدشت دی بس چل کې آی کلو والا د سې شو اي تخل ها او اي تخلف ور رسول الله چې دوی رستو پاتې شي د رسول د الله نه ګوره نصرت کی کمزوري کوي کنه ولا يرغبو او مين د نه کوي به انفسهم خپل ځانونو سره عن نفسه په مقابله د نفس نبی عليه السلام کې یغیظ الکفار چې پاغي باندې کافر غوسه کیږي کافر غوسه کول ابن قیم د دې ځان استدلال کړی رحمه الله هغه وی و من العبادت اغاظه الکفار د عبادت نه دار چې کافر غوسه کی خوش اسه غوسه کولا غوسه کوا ولا ینالون من عدو النیلا او نه حاصلې د دشمن نس شي الا كتب لهم مگر لیکل کیږي دوی ته به په دغه کا په دغه تیر سيزونو باندې عمل صالح عمل نیکو ان الله لا يضيع اجر المحسنين یقینا الله تعالی نه ضایع کوي اجر د نیکانو خلقو په دې کې چاته زجر ورکړو هغه کسان چې نبی علیہ السلام د نصرت نه ناشتي او هغه کسان چې نبی علیہ السلام د دین نصرت نه لکړي ځکه ولای کم ولا کی کمزوري کړي ده کنه په ولا کی کمزوري باندې زجر ورکو دا نه دی جایز تاسو لا دا تاسو مناسب نه دی دا جایز نه دغه رنګ زجر ورکي هغه چاته چې د مؤمنانو مظلومانو نصرت کی په دغه ولا کی کمزوري کوي کنه نو هغه تم زجر ورکي ای عذر لکم سبانه د تاسو تقلا تقاتلون فی سبیل الله چې تاسو جنگ نه کوي د پاره د اعلی کلمت الله والمستضعفین من الرجال او هغه کمزوري کړي شوی د سړونه والنساء د خزونه والولدان د ماشومانونه الذين کسان یقولون چې وای ربنا ای رب د مونږه اخرجنا مونږه وباسي من هذه القريه د دې خارنا الظالم اهلها چې ظالم دې اهل د دې خار وجعل لنا او او جوړ کې مونږ لره ملتون کده خپل طرف نه ولی انسوک محافظ وجعل لنا او او ګرځې مونږ لره ملتون کده خپل طرف نه نصير انسوک مددگار پوښوي هغه داغي مدد ته نه کېته دلته ناشته نو چې دلته ناس ته دا غي مدد نکې کنه نو څه چللې الله پاک پیدا جردر کې ګوره ولا دوستانه مسلمانانو کوا صحیح شو دا عقیده و پنځمه صحیح شو عقیده د سوته ویل کې ولا او برا دا و د قران کریم په وو مزامینو کې پنځم مضمون تاسو ختم کو کم مزامین هغه مزامین چې ټول قران سره متعلق دي چې سره متعلق دي ټول قران سره متعلق دي خجی اوس څه کوي نه که تنګ یې خو چټي در کوم او که تنګ نه یې نو کې دې چې مونږه داسې یو ساعت پس په خپل چټي کوو نو بیا باغې پورې سبق وو خو هم ده برابر یې څنګه کې دې چې لږ وخت پس راپس شو خپل جوړ صحیح ده خدي اوس پغم عنوان شپغم موضوع هغه څه دی جهاد د خپل موضوع تر اړه په دې څه کنه نو چې هغه مضمون جهاد دی قران کریم دا مضمون په پوره تفصیل سره څنګه چې توحید په پوره تفصیل سره ذکر کړی دا غرنګ په پوره تفصیل سره ذکر کړي جهاد فی سبیل الله ذکر کړي ها جهاد څه ته ویل کیږي په لغت کې خو مغه سره تاسو ته معلوم دي چې جهاد توي مشقت توي پوښښ کنه جهد او جهد جهد وای مشقت ته او جهد څه ته وای بذل الوسع خپل طاقت صرف کول نو یو مان راځي غو مشقت شي سره ها او ځان ستړی کول دغه ته ویل کیږي او په اصطلاح کې جهاد څه ته ویل کیږي دا یې لغوي معنی شو په لغوي معنی سره جهاد هم په قران کې ډېر راغلی دی ګوره ښه څو ځایونو کې تقریبا په قران کریم کې و پیری جهاد چې کوم دنه په لغوي معنی سره راغلی کله جهاد ایمانهم و ان جاهداک لتشرک بی دا راځي کنه دا په لغوي معنی سره وځه نور بیا جهاد په اصطلاحي معنی لري اصطلاحي بره د جهاد سره شرعي معنی مراد می شرعي معنی لري په شرعي معنی د جهاد کې بهترینه معنی هغه ده چې دغه شارحینو د ترمذی کړی ده بذل المجهود خلیل احمد سهارنپوری رحمه الله هغه سوی هغه وای بذل المجهود هغه مغه د خپل شرح په ځان نوم ورکړي وای بذل المجهود صرف کول خرج کول پوه شو کنه د خپل طاق طاقت دی پوه شو په قتال الكفار په جنگ د کافرو کې مباشرتا بالنفس یا خو بالکل بذات خود ورشي بس میدان او معاونتا بالمال یا چې کوم دنو مدد وکي په مال سره او بر رأی یا تکړه سړی نقشه وته جوړه کې رائے د داس د ترتیب باندې کار وکړي صحیح شو او بتکثیر السواد یا په ډیرولو سره د لخر سره بل دغه څه لیکيږي دغه ته جهاد ویل کیږي دا مقابله د کافرو د بس دغه ته جهاد واینو صحیح شو اوس جهاد چې کوم دی په قران کریم کې د دې مختلف تقسیمات دي یو تقسیم دی په اعتبار ما به الجهاد جهاد په څه باندې کو یار پوه په څه سره به کو یو دی به اعتبار من یجاهد فی مقابلته د چا مقابله کې بجن کو په څه باندې وکم او د چا سره وکم پوه جنگ ته تیار ناستم په د چا سره وکم پسې وکم صحیح شو نه نه ها نو اوس ته ګورا په اول تقسیم باندې جهاد پنځه قسمه دي سو قسمه د قران کې خدا ګورا چې داس به جوړیږي او په قران کې او په دویم تقسیم په اول تقسیم باندې قران کې جهاد چې کوم نه پاته قسمه دي او په دویم تقسیم باندې پنځه قسمه لري نو ټول سو شو 8 او 5 13 دیار لس قسمه شو صحیح شو خج اوس اقسام د قسم اول ګورا اقسام دو قسم اول اول قسم چې کوم دی نو هغه جهاد باللسان دی څه شی دی باللسان په جواب باندې جل کی خکله کړه کله بکې ها دا نه چې مطلب د دې دا مطلب دی نقشه جوړول او دا مطلب نه چې ته وایې چې رب زفر جب کوم نه بل نخلاص من نه دا په وخت وخت باندې کله په یو وخت پتا سلور واړه راشي هم به مالداري هم به رای لري هم به بیان کول شي هم به جنگ کول شي چې منافقان د دارالاسلام منافقان د دارالحرب او سورۃ النساء کې راځي څلور قسم دي څو قسم دي دوه قسم سره جنگ شتا او دوه قسم سره نشته دي منافقین د دارالاسلام سره په یو وخت کې جنگ شتا پوه شئ چې جبه نه کنټرولېږي کنه بیا ته د جبه پرې کړه لئن لم ينتهي المنافقون سورته احزاب کې برازي دریم نمبر ول مردفون فی المدینه پروپاګاندا کې سړی د منافقان لاندې جوړی کړي الته معمولی خو مسلمانانو ته نقصان شي دین خبر په نو قسم برابر کړي دي طالبان هم رشپې ته کسه شهیدان کړي دلته دا دا قسم پروپاګاندا پکې چې کوي میډیا والا لا نغرینک بهم الله وای کمل نشو نو مونږ به مسلط کوتا په دوی باندې ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا بیا په دې مدینه کې دوی ستا په دې گاوند کې وخت تیر نکړی شي څه چل بو سره کوي ملعونین الله وی دوی په لعنت کړی شوی نو اينما سقفو چرته چې اومونته شو او خذو او دیني ولې شي وقتلوا تقتیلا او قتل دکړي شي په سخترین قتل سره چې غیر دغه راوړي د باب تفعیل راوړو د دغه لپاره چې بیا د سم قتل کړي شي بیا په هغه ټیم کې دیم قتل کیږي خو به هر حال بیا خپل ځای نه دی وایو ان شاء الله کله جهاد بالمال دی ښا جهاد بالمال بم کله کله تا ته وی چې کوا کنه یاره مالم خرج کوا دا څه غونه ته بی خدان دغه لیکل دي سوره توبه آیت نمبر 41 دا ته دې مثال نه ډیری او تاسو ته یو خیمه پوښښ کنه بیا نو ځان نه ګوري ښا انفرو خفافا وثقالا وزي سپک او درانه سپک او درانه بیا دومره تفاسیر دي چې قرطبي ګوري کنه بیا به دولس تفاسیر دي پکې خو به هر حال دې ده کې پرې دوس وجاهدوا باموالکم وانفسکم فمال او کنف سره تو کوي جهاد کوي فی سبیل الله فلا رضا الله ذالکم خیر لکم دا تاسو لپاره ډیر بهتر دي ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ که پوهیږئ دا کې فائدہ شته کله جهاد بالقران برتم وای ښا په قران سره جهاد وکړه په قران سره جهاد د باز خلکو فسق او فجور او ګندګي جوړ کړی دا نو ال قران په ټیټ انداز بیان کا خو چې قران څنګه وایي هغه شان بیان ودا نه چې پکې مداهنت نه کی که مداهنت ته پکې بیا جهاد بل قران نه دی لکه سوره فرقان راو باسایت نمبر 52 250 آیات ها پیدا مکړو فلا تطع الكافرين نو ما خبره مې منه د کافرو وجاهدهم او جهاد کړ دوی سره به په دې قرآن باندې جهادن کبیره جهاد لوی جهاد لوی د دې سره په دې قرآن باندې کله به جهاد بالدفاع وکړه د مسلمانانو سب ډیرول او د ځان نه دفاع کول پوه شوي د ځان نه دفاع کول سورت آل عمران 167 نمبر آیات راو باسي یو سل وشپېته آیات سورت آل عمران څلورمه سپاره کې راځي وشپېته ها دغه ده ښا صحیح شو دلته قران کریم د سورته د غزوه احد ان شاء الله را بشي د غزوه احد د شکست پدتا غزوه احد کې ولې شکست شو دیار لس نقطې به بیانې سو نقطې دیار باغې کې یو دارخه یو فائدہ پکې دارا وما اصابکم هغه مصیبت تاسو لږ بره لاړ شي کنه یو یا تاسو نورم شاته شي هغه مصیبت چې تاسو ته ضرورت دی د فوقت کې یوم التقل جمعان په غور فورز د ملاوي دو د دوړ ډلو فباذن الله یو خبره خو یاد درې دا خدای الله په حکم ها یو دویم ولی یعلم المؤمنین دې لپاره چې الله تعالی راهکار کی مرته د علم معنی کړي و بیا بیا ته کوم مضاری سره چې د علم نسبت الله ته وشي نو په معنا د اظهار او تمیز بیان وکوي وليعلم المؤمنین دې لپاره چې الله راخاره کې مؤمنان دریم نمبر وليعلم الذين نافقوا دې لپاره چې الله راخاره کې منافقان پیژني خو د مخ کې نه ته وجه پیژني معنی وکړي دې لپاره چې الله راخاره کې منافقان وقيل لهم او دغه منافقان ته چې کله ویل شو تعالوا راشي قاتلوا في سبيل الله جنگ کوي د الله پلار کې اول کار خدا دې چې په سبيل الله جنگ کوي اول کار خدا دی خو فی سبیل الله جنگ خو ته نه کې ته خو مسلمان نه منافق منافق نو چې جنگ نه کې نو او دفعو یا کم از کم دفاع کوي عن انفسکم وعن اموالکم وذراریکم د خپل مال اولاد ځان نه خو دفاع کوي کنه په مدینه راو خاطر تاسو را سره خیر نشته نو دوی سوای قالو دوی وای لو نعلم قتالا کچرته مونږ پوی دې په جنگ باندې لتبعناکم نتاسو پسې بدرغلیو یا لکه مونږ له جنگ چل ناراضی وسوکو پوښوي یو معنا دا ده یا لو نعلم قتالا ته زمون یقین وی چې جنگ به وشي جنگ نکیږي مړه ده اسی قصه ده بس دا طالبان روان دا واپس راشي اوس پراش دا نکیږي جنگ نشته دی کوم په دې پوی دې مونږ بر سره تلی ها درې معنا دام کړی دا لو نعلم قتالا که چرته مونږه مونږه په دې عقیده د خدای جنگ لرلې نو لتبانا کوم تاسو سره بتلیو خدا مړه خدای جنگ نه دی داسې یو فتنه لدی فتنو لم نزو خو شری دا وو ها واسه سیاسي لانجې جوړې کړې لتبانا کوم مونږ تاسو پس درغلیو الله وای هم دغه منافقان للکفر کفر تا یوم اذن په دغه ورځ کې اقرب دی ډیر نږدې منهم د دوینا لل ایمان د ایمان په نسبت د ایمان په نسبت د دې دا خبره چې کول نو ډیر لوی کفر په دغه ورځ په دې کې دا کفر سم راخکار شي یقولون دوی وای به افواههم په خلوق په باندې ما هغه خبره لیس فی قلوبهم چې پزړه کې نشته لري پزړه کې دا خارانی پوهه ده چې مطلب دا د الله د نوم جنگ دی او د الله د دین د پاره دی خو په خلی باندې څه کوي دی بل سوي ښا یا دا وایي چې مطلب په چرته د جنگ پوهه ده بل سره تللی وي بیا نه دي کده پار څه پوهه شي والله اعلم بما یکتمون الله خپ ویره پاغه سبان چې دی پټای نو بهر حال په دغه ځای کې هغه جهاد بالدفاع او الدفاع او کنور سره کې دفاع هوګه کنده خو د کونډې خزه حق پوښوي دارا کله جهاد بالقوت په قوت سره قوت تیار کړه را جهاد وکړه سورته انفال سورته انفال دی آیت نمبر 60 ها پیدا مو واعد لهم ما استطعتم من قوه او تیار کئ تاسو لهم دی کافر ہوتا دی کافر د مقابله لپاره ما استطعتم او جستا طاقت کیږي من قوت د قوت نا قوت تیار کی قوت څه شی دی پوه شو دا بنوای چې قوت نه کړه دا وبد دین ارث مراد دی دا اوس دا یو تاویل لاو کې دی د بهترین تفسیر هغه دی چې په حدیث کې وشي نبی صلی الله علیه وسلم په دریو تاکیداتو سره وی الا منبر درې دوی الا خبر شي ان القوه الرمي قوت ور وشتل دي الا خبر شي ان القوه الرمي قوت وشتل دي الا خبر شي ان القوه الرمي یقینا قوت وشتل دي څومره تاکیدات راوړل درې پیری یو جمله تکرار کړه یو تاکید بل لفظ الا راول د تنبیه لپاره بل تاکید بل لفظ د ان راول د بل تاکید بل جمله اسمیه راوړه د بل تاکید بل مبتدا او خبر القوه او الرمي دواړه معرفه راوړل د بل تاکید پنځه تاکیدات دې لپاره داخل کړل چې ولکه بدلون پکې ونه کوي د کفارو د مقابله د جنگ سامان تیارول څه ویل کېږي قوت ویل کېږي پوه شئ په دې خبره باندې دا شوخه او کله خو د جهاد شکل ښکارا بس په میدان کې جنگي په میدان کې جنگي او قاتلو قاتلو قاتلو قران کې ډیر راغلي بس هغه خو تاسو معلوم دي صحیح شو خوس جهاد بکو یار د چا سره مونږ په دی وای نه پویو جهاد بر چا سره کی مشرکان سره به کې نمبر 1 سورته توبه آیت نمبر 36 راو بس مشرک سره به کې پوښتنه امون ته څنګه راځي ان عدت الشهور ده ها صحیح شو ان عدت الشهور یقینا شمار د میاشتو عند الله پنځ د الله باندې 12 شهرن شمار د میاشتو سو دی دولس دی څنګه دولس تن دا مو تم پته دا پدې کې څه مطلب دی قران کې دا ولې وایي دا رد کې یته کې په نسوارا باندې مخکې یهود او نسوارا باندې رد دا غیر رد سره د الله میاشت سمره دي د الله میاشت دولس دی په کال کې نه او د نسوارا میاشت په سمره دي د نسوارا درې کال بعد میاشت دیار لسکیږي سوره کیږي دیار لس کیږي خاصنګا لس ورځې په میاش کې په کال کې سی وادي دو نسوارا او دی حساب نسوارا شمسی حساب کوي کنه نسوارا کم حساب کوي شمسی حساب کوي نو کته ته خیال کوي د اسلامي میاشتونه لس ورځې په کال کې زیاتی کني زیاتی الله سو دغه کمی په شاده کار رواني نو لس لس ورځې داغي سی واقعي کې مخدري کاراتي څو ورځې شو ډیر شوی کنه میاشت پورا میاشت کوم دین هغه درې کاله پس سیوا کیږي نه ځکه الله هغه رد کوي چې ان عدت الشهور غلط ترتیب مو شروع کړی دی یقینا شمار د میاشت چې دی عند الله پنځ د الله باندې 12 شهرا دولس میاشت دي په کتاب الله د لیکل شوی دی په کتاب د الله کې یوم خلق السماوات والارض هغه ورځ باندې چې اسمانونه او زمکه پیدا کړی دی منها اربعه حرم بیا په دغه میاشتو کې سلور چې دی هغه د حرمت دی فلا تظلموا ذالک الدین القیم ذالک الدین القیم په دغه شمار باندې چې کوم دین روان دی کنه دا پوخ دین دی دا څوک منسوخ کول نه شي دغه په ټایم کې په خوا محمود ته یو کس راغله د ملیشیا وزیر مذهبي وزیرو وی زرا غلې مجینه ما وی چې کوچر ته داسته لکو چې دا دغه څه دی دی مذهبي امور باندې لګوږي کنه انډونیشیا او ما خیال د ملیشیا وی چې په مذهبي امور وګړي کو یو خبره هم پکې دا کوله چې راکه دا روزي سدي دا مونږ په دې شمسي صاحب کو کنه خوښ نو بیا به مثلا یو ل دسمبر مقرر کو یا نومبر نو بیا هر کال په جمی کې راځي دا اوس تاوی کرا تاوی کرا جمی کې شکل ګرمای کې دا خدای دې غار کوي ته ته چې کوم نه ته دا چې دا اوس تماشه دا کې ذالک الدین القیم دا پوخ دین دې پوه چې په دې کې ته ځان نه دا کې فلا تظلموا فيهن انفسكم نو ظلم مو کوئی په دې میاشتو کې په ځانونو خپل باندې په جنگ سره مکه وکي جنگ حرام وکړه په څلور میاشتو کې وقات اوس ګورا وقاتل المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافا مشرکان سره ټول پټول جنگيږي لکه څنګه چې دوی تاسو سره ټول پټول جنگيږي پوه شئ دا قاتل المشرکین مشرکان سره په جنگ کې یو طریق دغه دا دویم نمبر چې کوم دینو ټول کافر سره کوم مشرکان دي که نصارا دي که يهود دي که مرتد دي که منافق دي که دهری دي که قادیانی دي ټول سره جنگ هم ته کله کله صرف د فز د کفار راوړي چې هغه ټول لازم سوره توبه وګورئ آیت نمبر 73 آیت نمبر 73 یا ایها یا ایها النبی اے نبی جاهد الکفار جهاد کړه کافر سره کافر کې به راټول لګي ها مرتد منافق مشرک کافر دهری قادیانی شیعه دا پکې راځي والمنافقین او د منافقانو سره جنگ وکي واغلظ علیهم او سوک سختیو کا په دوی باندې کدا تل کنا وما واهم جهنم زائر دی جهنم دی او بیس المسیر او بد زائر ګرځي دوی دا جهنم لای پکې بل کله به جهاد البغات میخا باغیان سره هم جنگ کوي باغیان سره هم کوي کنا چې باغیان نه سميږي سوره حجرات راو باسه آیت نمبر 9 آیت نمبر 9 نه هم اعدام کوم پاکستان حضورات ما خلق من دول ذكر لو بس ها وان طائفتان کچرته دوه ډلې من المؤمنین د مؤمنانو نه اقتتلوا په خپل منځ کې جنگ وکړو فاصلحو بینهما نو صلح او کوي دې دواړو په میانس کې صلح او شوا چې صلح او شوا عہد نامه دی لیکل نو فإن بغت احداهما که چرته بغاوت کو یو د دې دواړو نه علی الاخرى په بل باندې وې زین منم پوښتې اسی به سه نمانی نو فقاتل التي تبغي نو جنگ کوي د هغه ډلې سره چې هغه بغاوت کړي دي حتا تفي الى امر الله جنگ بکې کې حتا چې د الله حکم ته هغه فیصله تر او پسې چې بس ما نه مې توبه مې نه توبه نو بس بیا پرې پوه شو کنه حتا تفیه الی امر الله فان فاعت چرته بیا واپس شو نو فاصلحوا بینهما نو بیا سو کوي بیا صلح او کوي په میان د دې دواړو کې بیا جوړو کوي درا دې بس صحیح ده دا الله حکم تراله صحیح ده فاصلح بینهما بالعدل بیا په عدل سراول کې بالعدل نه وي ځکه په دې دویم کې بالعدل وای چې کله د دوی جنگ شروع شي کنه تقوا سره ودرې دي دی ویډل سره نو بیا سره کله دومره غوسه شوی کنه چې بیا ته عدل نه کیږي نو بیا ته وای چې نه خیر دی بیا عدل وکړه واقسطوا او بیا انصاف کوي ان الله يحب المقسطين یقینا الله تعالی خوخی اقساط او عدل انصاف کوونکی دا شوه بل جهاد د اهل کتاب او يهود او نصارا سره خو خاص تر تخی کنه سوره توبه یو کم دیر شمایات کو ګورئ پیدام کو او یو کم دیر شمایات قاتل الذين يلونكم من الكفار دغه قاتل الذين لا يؤمنون جنگو کوي دا کسان سره چې ایمان نه راوړي بالله په الله باندې ولا باليوم الاخر او نه پورز د اخرت باندې ولا يحرمون او نه حرامي اغا حرم الله چې الله حرام کړی او رسول رسول د الله ولا يدينون او دوی اطاعت نه کوي دین الحق د دین حق من الذين دا دي څوک هغه کسان دي اوس ته تخی او تل کتاب چې کتاب ورته ورکړ شوی دی کتاب چاته ملاو يهود ته نصارا وته ترسو بو سره جنگ کو حتا يعطل جزيه حتا چې ورکی جزيه عن يدن دلاسنا وهم صاغرون په داسې حال کې چې دوی ذلیل وي په خپل لاس جزيه داخله کی او په ذلت سره وي نو دا پنځه قسمه د شو پوښي په لکنه چې چا سره به جهاد کې چا سره به کې نو دا سو شو 8 جمع 5 13 شو دیار لس قسمه جهاد دا تاسو پیژند کنه دغه رنګ قران کریم د دې موضوع د اهمیت لپاره فضیلت د جهاد په قران کې ذکر کړي فضیلت د مجاهد ذکر کړي دا تاسو زای یو څو مثالونه وګورئ نور آیاتونه په دې باب کړي دي ها تقریبا یو لس آیاتونه په فضیلت د جهاد باندې راغلي دي خو یو دوه درې خو مثال کې وګورئ سورته بقره آیات نمبر 207 او دو سوا وو ومن الناس بعض د خلقنا من غدی یشری نفسه چې خرڅی خپل ځان ابتغاء مرضات الله د پاره د رضا د طلب د پاره د حاصلولو د رضا د الله ځان پوری بارو دې کټو تړو او ګړز پوښ کنه ځان خرڅ کو په الله باندې دا بل فضیلت د جهاد دی ښا او د مجاهد ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړل دي والذین هاجروا آ کسان چې هجرت کړل دي وجاهدوا فی سبیل الله او جهاد کړي په لار د الله کې اولایک دا کسان چې یرجون امید ساتي رحمت الله د رحمت الله والله غفور الرحیم الله تعالی بخون کې مهربان دی د رحمت امیدوار خلک سوکتي مجاهدین لا یستوی القاعدون فیشوا ندی برابر ناس خلق من المؤمنین د مؤمنانو نا غیر اول الضرر چې نوی تکلیف والا ته تکلیف مرض بیماری نشته د ناس ته په قربانی والمجاهدون دا نه برابرېږي د مجاهدینو سره فی سبیل الله پلار د الله کې چې هغه jihad کوي بیا اموال په مالونو خپل سره وانفسهم په نفس خپل سره ولفضل الله المجاهدین فضیلت ورکړی دی الله مجاهدین ته غوړه کړی دی الله مجاهدین بیا موالم په مالونو خپل سره وان پسیم په نفسونو خپل سره علی القاعدین په ناس په خلق باندې درجتن په درجه سره خوشوي والله ورپسې څنګه دی وکل وعد الله الحسنا او هر یو د دیناس ته مجاهد نه الله وسره وعده کړی دی جنت حسنا نه مراد جنت ته وفضل الله المجاهدین ولیکن بیا ووري چې غوړه کړی دی الله تعالی مجاهدین علی القاعدین پر ناستو خلق باندې اجرا عظیما په ډیر لوی اجر سره څومره لوی اجر دی درجات یو درجه نه درجات دی څومره درجات په یره مونږ ته پته نه لګي حدیث مبارک کې راځي ان فی الجنه 100 درجه اعدها الله للمجاهدین فی سبیل الله په جنت کې سل درجه دي د سل ګلون افسر ته په دنیا کې لیدل لري نه دی لیدلې اخرت کې شته جنت کې سوک ته شهید نه نه شهید خو خدای خبر ته دی اعدها الله للمجاهدین فی سبیل الله مجاهد فی سبیل الله بر رسول ګلاب طریقه سل ګلونه چې تولګی کنه به دې سره سمره مراعات ملاوی سمره په کوارټر نو سمره به بیا وروره دا نیرونه سمره به باغونه نو بل بیا پکې ګرځرا ګرځه ها جی ها ها رشتہ په حدیث کې راځي دا کوارټر به سمري ته دي سلو په دي ګلونو کې وای ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض د دوو درجو ترمنځ دومره فرق دغه دی لکه د اسمان او د زمکه او دومره واسطه چې کوم ده کنه په یو درجه بتا تا سمې راویږي په یو درجه برته دومره علاقہ دغه کوارټر برته ملاو شي دومره باغ به ملاو شي د دې کې ګرځه دا یو شوا نو چې سل پیری د اسمان او زمکه فاصله ندیم را علاقه ته ملاو شي چې سی وای نو سمازي به خوش قدم مزو زائد الله له تم وت ټول بل چې کوم د قران کریم کله کله د دې جهاد تباب کې تسلیم ورکی کنه یار څور کوي تسلی ورکی چې سړی چې تدغه نشي ظلمات نه کې حوصله دې ماته نشي سورته بقره 249 یو یو مثال دو دو مثال به ذکر کو دا موضوع آسان را تاسو ته ځکه چې چا سره تعلق نه هغه بیا آسان نه ورته کنه ها 49 200 یو کم 50 واقعا ته ذکر کوي او پاغي واقع کې مقصد دا دی چې واله کاشنا پوښښ کنه مجاهدا الله تعالی داسې ګوره کله وړو کې وړو کې ډله چې کوم دیغه غالبا کوي تاسو ته وګورئ دا تسلی دا 249 قال الذين يظنون پیدا مکړو او هغه کسانو چې عقیده لرله دا څه چې ګمان کو چې مونږ به الله سره ملاوي ګدام دا ګمان خو تیری بیا کار خراب دا په ګمان شي یظنون چې عقیده لرله انهم ملاق الله چې یقینا دوی ملاقات ملاوي دن کې الله سره قیامت به وي نو دوی څه خبره وکړه وکم من فئه قلیله ډیر واری یو وړه ډله غلبت غالبه کیږي کثیرتن په ډیر باندې باذن الله په حکم د الله باذن الله په مدد د الله خو شوي دا دې دا کې څه شو دا دې او تثبیت وکړه چې مجاهدینو دې خپل تعداد ته مګوري چې کم شوي تعداد به کمیږي د یو لاک مقابله ته 313 ورغلیو او څنګه جنگي کړو صحیح شو کنه دا وګوره سورته آل عمران 14 آیات مګورئ هغه کوم نتا دا سیو دغه خیخه تسلی ورکی تسلی قد کان لکم یقینا تاسو لپاره عبرت دی فی فئتین التقطا فغدو ډلو کې چې یو بل سره ملاو شي په بدر کې فئة یوه ډله وه تقاتل فی سبیل الله چې د الله په لار کې جنګ کولو و اخرى بل ډله وه ها هغه سو بل ډله هم وفاغه د الله په لار کې جنګ نه کول خو شي هغه کافرتون هغه کافر وه يرونهم چې لیدل لیدل چا دی کافرانو او هم دا مؤمنان مثلیهم دو چند خپل ځان دا بیا مختلف تفسیرونه به راځي کله وایو بیا پکې دوه درې سلور دا کوم په دې کې تاسو ته یو کوم مثلیهم د چند خپل ځان مؤمنان 313 او 314 کافر 1000 یو زرو صحیح شو کافر چې مسلمانانو ته قتل وی دا خو 2000 د خپل ځان د چند کاری صحیح شو مثلیهم رأی العین په ظاهر نظر کې حقیقت کې دا څه ونه ولی والله یؤید ذک الله تعالی مضبوطی بنصره په مدد خپل سره من غسو یشاء او چې خوښی شي ان فی ذلک یقینا په دې قصه د بدر کې لا عبرتن عبرت ته لئول الابصار د پاره د خواندانو د سترګو د عقل صحیح شو کنه چې د عقل سترګي وی هغه په پوریږي چې لکه الله پاک داسې مددونه کوي داسې دې داسې مقامات کې سره دي دا تسلی وی خالد تسلی وی دا په بیا ډیرو آیاتونو کې راځي خو بهرحال دا مې ته مش نمونه خروار دو آیات مې ته ذکر کړل فضائل د شهادت په تر جهاد په دغه کې ذکر کوي کنه چې جهاد کې شهادتونه برازي د شهادت څخه فضیلت دی وګورئ سورته بقره 154 آیات وګورئ 154 ها شهید خلاړو شهید شو په تعالی په دې خلی مہر لګی وی دا بی ځای بکواس ته ونه کې ها صحیح شو 154 خوش چرون دکن چرون چرون ها پیدام کو کنه ولا تقولوا سيف كان توهين عدالت خو ته پیژنې کنه دلته توهین شهادت نه سيف توهين شهادت د فلخه ولا تقولوا موایي لمن داغه چا پبارکی یقتل فی سبیل الله چې قتل کړي شي پلار د الله کې اموات مړ مړ شو دغه ځای کې کسان مړ شو د قندهار ته چلار د قنداریانو خدایوالو دغه عادت ته پوه شو کنه طالبان څومره هم شهیدان شي خپل طالبان دا ولا ولا طالبان مړ شو مړ شو پوه شو کنه نو دا نه کړ مړ مو وای مړ مو نه منع راکړي پوه شو بل احیاء بلکې دوی ژوند دي نو دلته کې یو معتبر خان ناپاسر وي څنګه ژوند دي ما خو زه خو دا وګوره ولا دې پروت دا دې مطلب یا خون شو دا مو شو الله وی ولکن لا تشعرون لیکن تاسو نه پويږئ په ژوند دوی باندې ستا عقل دومره کار کوي پوه شئ اسمان ته رخ پینی ولی دی چوټی مو بڑی بات دا مکه وتا ته نه پویږي په دې باندې خوش دا دغه کې راځه سورته آل عمران ته لږه خو خله دې باندې کا خله د خپل کنټرول نه ده اوس سورته آل عمران ته لاړ شه 169 آیات څلورمه کې وګوره 179 یو سل یو کم اتیا ال ترته وي ذهن باندې هم سم کې ذهن ښا څو ناس یو ایک سات نو یو و نه صحیح شو کنه تو نو واسو نو واسو څنګه دا کوم ځای نه راځي ولا تحسبن الذين كفروا 179 ولا تحسبن الذين غمان مکوي تاسو غمان مکوا پاکستانو په ذهن لرو ستا باندې لګولخه مخه خو دې په خلی به نه وای کنه اوس کوئی په ذهن کې بم دان راولي فی سبیل الله فلا رد الله کی قتلوا چې قتل کړو فی سبیل الله فلا رد الله کی امواتن دمړو دمړو دا دغه په مکو ګمانونه په مکو بل احیاء بلکې دوی ژوند دي څنګه ژوند دي عند ربهم درب په دربار کې خسنګ ژوند دی یرزقون رزق هم ورته ملاویږي پوه شوې رزق هم ورته ملاویږي خوراکونه هم کوي فرحین بل ګورا لکا خوشاله دي بما آتاهم الله په هغه سبانه چې الله ورته ورکړي دي من فضله د فضل خپلنا صحیح شو د فضل خپل نه چې الله تاسو ورکړي په خوشحالي مکي بل ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الله خوف علیهم ولا هم يحزنون او زیری ورکه ها استبشار زیری اخستل دي کنه خو زیری عقلی او زیری دا هو یو زیری ورکه بلذنا کسان تلم یلحقو بهم چې دوی تن دوی سره نه دی ملاو شوی الکه دا نه مونږ او تاسو په باره کې شهیدان وای کنه چې یاره دې ته پته لګیدل کنه پوه شوې چې الله خوف علیهم ولا هم یحزنون چې نه په مونږ یاره شتان را باندې غم شته سمره بخوا پوه شئ یستبشرون دا صحابه کنا چې هغه قتل شو هغه ویل چې کچر ته چا زمونږه حالت مؤمنانو ته ورسو الله تعالی د آیات نازل کړه ها دا ټول څه دغه بارک دي یستبشرون بنعمت من الله د اسکه زیر اخلی په نعمتونو د الله سره او فضل په فضل د الله سره وان الله لا یضيع اجر المؤمنین او په دې خبره باندې چې الله نه ضایع کوي اجر د مؤمنانو نو په دې ځای کې د شهیدانو د غیرت او د شهیدان ژوند دي حدیث کې راځي مسروق وای تابعی دی موږ د ابن مسعود څخه تاسو کړو سالنا ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ عن هذه الايه د دې آیات مبارک دا څنګه ژوند دي فقال سالنا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه موږ د رسول الله مبارک نه پوښتنه کړې ور دي آیات مبارکه نو فقال هو ارواحهم روحنا ردی شیطان کی دي فی اجواف طیر پج موږ ته ججور وایو خدای تاسو دا دلته جزیره صحیح شو دا غ مرغو کې د خود رنګ چې غشنی دي د شنو مرغو په جزیره کې دوی ناس دي ښا روح چې په دغه ځای کې کینی تنګيږي بنه د غټ سمندي انسان نه تر دیوال ته ناشته نه الته دغه د پاره نه دی ناشته چې پاره کې دم نشوي دی الته چکر له پاره پکې ناشته خان هلیکاپټر کې چې تکینه ته تنګيږي پوه شوې خدانه چې چاپه کې دی وړي چکر لدی پکې خضرن چشنوي لها قنادیلو د دوی لپاره بیا قندیلونه دي پوه شوې قندیلونه دي معلقه بالعرش پانوسونه لګیدلي دي عرش پورې ځوړند دي دی پاغه کې ناشتي ښا خاتن هغه کې ناشتي بس ناشتي د عرش لاندې ناشتي نو عرش لاندې بس عمره عجیب ځای وي یقینو کته بل خواته هم نه ګوري ښا دا دنیا خو نه تاسو سره د جنت دروازې ته به انشاءالله ښکار مسلمانان ولاړ دي چې وردن نه کیږي نو ګوري عجیب نه ده ناشنا نه پوه سبي کاله بسره تماشا کوي تسرح من الجنه حيث شاءت څنګه وای جنت کې چې دوی کم خواو غواړي نو سیل کوي دې ته اجازه ته خطا وکولا وزاد دي جنت کې کم خواځي ځای راځي ثم تاویلا تلک القنادیل بیا غ حدیث کې راځي بیا دوی واپس راځي دغه قندیلونو پانو سنو کې کینی نو څه چلو شي فطلع الیهم ربهم اطلاعا نو بیا به الله تعالی ورته وایي پوه شوې حتی فعل بهم ذلک بهم ثلاث مرات دری پیری بوته وي نسخ وغواړي کنه فلما علموا ارکل چې دی پوه شي انهم لا یترکو من ان یسالو چې دی خو نشي پرې خو دی بغیر د سوال نه چې خامخا بس غواړي نو دی بس وایي یا الله مونږه دنیا ته واپس کی حتا نقتل فی سبیلک مره اخرى حتی چې مون قتل کړی شو ستا په لار کې دویم ځل پوه شئ بل روایت کې راځي حتی نقتل فی سبیلک 10 مرات چې مون ستا په لار کې لس وار نو بیا قتل شو پوه شئ دا ته واپس کېدل خو نشته الله تعالی خزه دا نشته پوه شئ دا ته بد دوی هغه د شهادت هغه لذت او هغه خوان څه دی هغه را یادېږي چې یاره بیا ز په ګولې ولګم بیا ز په مکه لګم پوښوي نو دا هغه حالت د ترا یادی کنه چې کاش کې اسنګ وخت ولی زکه چې د خو چې پزمک اسنګ لګیدو نو وینه چې ساس کې زمک ته رسیدو نو ټول ګناهونه معاف چې وینه ساس کې لګیدو د پزمک لګیدو نو ویرا مقعده فی الجنه ویډیو وترخکارا شوی اغه جنت کې ځای ده الله دې موږ ته ستاسو نصیب خجی بل قران کریم د فرضیت د جهاد خبره کوي چې قران کریم جهاد چې کوم دنو فرضیت هغه کله په اوامر سره قاتلو قاتل انفرو فنفرو جاهدو دا یتن راضی کنه دا څه قسم آیتونه راضی او کله چې کوم دنو سره کله په کوتبه سره کوتبه علیکم القتال صحیح شو کنه دا ټول در فرضیت سره کله قران کریم اسباب د فرضیت ذکر کوي سچې اسباب جهاد ولې فرض دی په مونږ باندې جهاد ولې اجازه راته ملاو شو نو لکه سوره بقره راو باسي 217 نمبر آیات پختنه کوي دوی د تانا په بار د میاشتو د حرمت کې د څه پختنه کوي قتال فی د جنگ پاغه کې چې جنگ پکې کو کني کو پکې نو قل ورته وای قتال فی کبیر جنگ پاغه کې ډیر لوی ګناه ده هغه وخت کې پکې جنگ بند اوس پکې آزاد دی او کنه بیا بوای تفسیر کی صحیح شو خو لیکن یو خبره یاد ساتي چې جنگ په پای کې ګناه ده هو صد عن سبیل الله د الله دلاری دین نه خلق منې کا بندول الله دلاری نه خلق بندول جهاد نه خلق باندې ولکه دا سړی وي افغانستان به زمونږ خاور به خپل خاور د افغانستان د خاور خلاف د پاکستان خاور به نه استعمالي صحیح شو وصد عن سبیل الله جهاد تم وصد عن سبیل الله د الله د دین نه خلق باندې سل جرګی د کیږي په علاقه کې په نور قوانینو فیصله کوي کوي هیڅ خبره نشته دا خو جرګه ده نو قوم جرګه وشو او چې دی په خپل قانون کې یغم صحیح ده خو لیکن که یو جرګه دی وکړه او قوم په دې متفق شو چې رد الله دا یو قانون به جاری کو چې جاری دی کنه باندې تر نه پریږدي نو باندې دې د الله د دین نه کتی مطالبه وکړي نو جاز ټینګ ټوک توفق هر شي ستا خلاف راځي صحیح شو کنه وصد عن سبیل الله بندول دلار د الله نه بل وکفر به او کفر کول په الله باندې والمسجد الحرام وصد عن المسجد الحرام او بندول خلق د مسجد حرام نه بل و اخراج اهله منه او خلق د مسجد حرام والا د مسجد حرام نه وباسل اکبر دا بیا ډیر لوی دی عند الله د الله پنیز نو ټیک ته په میاشتو د حرمت کې خو جنگ کول بندي حرام دي دا کبیره ده خو لیکن اکبر بیا دغه د نو کچرته دا کارونه کول نو بیا سره کاوه جنگ بیا سره څه کوا بیا سره جنگ کوا چې تعالی الله دین ته نه پریدي دا الله لار ته نه پریدي مسجد حرام ته نه پریدي جمعه ته نه پریدي بیا سره جنگ کوا ها والفتنه تو شرک چې دی اکبر من القتل نو دا ډیر لوی د قتل نه په مسجد حرام کې په مسجد حرام کې شرکونه کوي دا غي مقابله کې ته پکې مرته پوښ نه راغلی خدي سورته حج راو باسي یو کم سلوي ختم او سلوي ختم اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا پیدا مکړو اجازه کړه شوی دا کسانو ته چې دا غوي سره جنگ کول شي په سبب د دې باندې چې دوی سره ظلم کړی شوی دی و ان الله علی نصرهم لقدیر او الله د دوی په مدد باندې قادر دی ولی ورته د جنگ اجازه ملاو شو اسباب څه دی او بانهم ظلموا دا مظلومان دي مظلومان دي دفاع دي وکي کنه پوه شئ خا دی څنګه مظلومان دي الذين دا کسان دي اخرجوا من ديارهم چې وبال سلی شوی دي د کورونو خپلونه بغیر حق بر نه حق نه حق پس خبره بی جرم او باسل شوی دی جرم نشته دی س جرم یو الا ان مگر دا خبره وا یقولو چې دی وی ربنا الله رب زمونږ الله دی په دک کتابان دی راو باسل شوی دی نو په دې وجه باندې دوی ته د جنگ اجازت ملاو شو چې د الله پر ربوبیت باندې خلکو باطل دي ظالمان دي داسې د ظلم په وجه باندې ښا د الله حاکمیت نه مل خجی کله به قران کریم تا ته د دې موضوع په اړه کې فواید د جهاد به ذکر کړي د جهاد به څه فائدې الکه څه فائدې به دنیوي فواید خو خروي خو ډیر زیات دي دنیوي فواید ته ذکر کوم دنیوي فواید کې یو بدای مظلومان به ظلم نه خلاص شي د خپل طرف نه وليا محافظ وجعل لنا من لر جوړ کې من لدن کې د خپل طرف نه نصيرا مددگار نو مظلومان په خلاصيږي د ظلم نه ښه یاد دا فائدہ مو دغه رنګ د جهاد فائدہ ده سورته توبه 14 15 راو باسي شپږ فواید یې په ذکر کړي 14 15 سوار لسم 15 لسم آیات پیدا مکړو قاتلوهم جنگ کوي د کافر سره څه فائدہ به دې جنگ وکم يعذبهم الله بايديكم اوله فائدہ الله به استا پلاس باندې عذاب کی قتل به کی زخمیان به کی بندیان خچ د عذابو من دا ټول به ختم کړی شم الله وی ټول خو نه ختميږي و يخزم بعض به پکې الله رسوا کی رسوا به کی جزی ته به تیار شي غلام به کی خو شو خو جنگ کا وکنه دریم دریم فائدہ به سي چې ته لاس خو د جنگ شروع کینو وین سر کوم علیهم چې په کور ناشته الله اسلام غالب کې او کفر غرق کی پوه شو کنه بس د مون نه پس دا وای نه نه په دې کار نه کیږي یاره لګ لاس خو ځو نو بیا به الله مدد کوي وینصرکم علیهم الله به مدد کی تاسو علیهم په مقابله د دې کافرو کې ما مدد کله راځي چې قاتلو وي ښا چې قاتلو وي چې دغه وی امر وی جواب امر چې شرط وی جزا به وی کنه نو چې شرط نشته جزا جزا نه راځي څلورمه فائدہ به سي و يشفي صدور قوم مؤمنين او شفا يخيب الله تعالی زړونه د قوم مؤمنانو مؤمن سړی زړه پچا یخیږي چې کافر خد درب والی خو گزار خړلې مسلمان خوشاله خدا نه چې په مسلمان په کافر باندې ته خپیر دی ولې مړ شو پوه شو ولې مړ شو خدای بندا ارحم الراحمین ذات وی ویش چې صدور قوم المؤمنین د مؤمن سړی سینه په صفه یخیږي په دې باندې کافر مړ شي ها کافر اواله شي زخمی شي اونی ولې شي صحیح شو او که ترتیب دی بدل لا بدل نو بیا په ځان شکی ويذهب غيظ قلوبهم بل څه شه دي او بو بزي الله تعالی غوسه د زړونو د دوی شفاء الصدور و ملاو شي یو بل وسره بغیر القلوب مسلمان زړه کې سم تاو جمع شوی دی کنه پوه شئ چې یاره دا د این باندې هر وخت دغه دي سم غوسه دی الله وایي زړه باندې خشي ته لاړشه ته لګ لاس خو دا پینځمه فائدې دا شو نو دلته کې خو یاره طارق مفتی زه ملګرو وی چې داغه د کنه نه مړه مونږ وایي چې یاره د مسلمانان شي کنه نو بیا چې مونږ سره جنگ وکړو ها باندې باندې کنه خپه نه شو صحیح شو نه ته نه چې اته نه چې مونږ جنگ وکړو بیا وسه کوي بیا مطلب دا دی چې د ایمان نه راوړي کنه الله و یغینه ته بیغه واشه غزي مواری ته مالا و یتوب الله علی من یشاء الله د توبې توفیق ورکړي هغه شاته چې خوښي شي الکا د توبې توفیق الله وې زور کوم هغه تا کار نه دی هغه په دې جنگ جنگ کې بعد خلک مسلمانان شي نو بعضی پکې رال وی یاره داسې د حکمت نه خلاف خبره ده چې دا جنگونه کو دا حکمت نه خلاف ده نو الله وی تغلی کینا والله علیم حکیم الله تعالی په یو حکمت نواره ده حکمت زماره حکمت عملی دار جنگو کا حکمت عملی دانه چې جنگ پرې پوه شو کنه حکیم دیمه صحیح شو خداو دا د زده کړو کله برته قبایح خای چې ولکه قتال د پرې خو د جنگ د پرې خو څو په مون سره رابطه کوي کنه کوي جنگ د پرې خو دو نو دا غي ډیر نقصانات دي د جنگ په پرې خو دو سری نقصانات دي ها ها سورته بقره وګورئ د ترک القتال نقصانات دي خره ترک القتال آیات نمبر 251 سورته بقره را سورته بقره آیات نمبر 251 251 تم ښا چې جهاد پرې رسل به شي هلاکت راځي تباہی راځي زمکه ته فساد جوړيږي ها اه صحیح ده ته ورشه ان شاء الله دا دا سان ان شاء الله پیدا مکړو ولولا دفع الله الناس کچرته نوې د فکول د الله تعالی خلق لرا بعضهم ببعض د بعضو په بعضو دا توري کلنګ او ځنګ نوې کنه لفسدت الارض نو خامخا فساد براغله او پزمکه کی ټول به د کفر قانون او فساد به وکبنو پوښ وکنه صحیح شو لفسدت الارض نو خامخا فساد فاسد شی بوز مکا ولکن الله ذو فضل علی العالمین لیکن الله تعالی د لوی فضل والا د خلق باندې نو که ترک القتال شی نو فساد قزمه کې راضی ښا خوشوی کافر غالب کیږي نظام دا غوی راضی د لوی فساد دی بل وی هلاکت راځي ولکه مړ بشه خک جهاد دې پرې خو ته جهاد دې پرې خو د مړ کې عجیب قصه ده مونږ وایو ته جهاد دې وکړ مړ کېږي الله وی ته جهاد دې پرې خو د مړ کېږي سورته بقره 195 نو ګوري یو سل 95 آیات ګوري پیدا مو کوم مخکې ته څنګه ده وانفقوا فی سبیل الله او خرج کوي په لار د الله کې jihad کې ولا تلقوا ولک خرج نکې ولا تلقوا بأيديكم او مغرزوي په لاسونو خپل سره ځان اله تهلکتی هلاکت تا هلاکت ته ځان غورځول څه دي ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ ولاړو یو صحابي راغی زر کافر ولاړ دی او تورې راواغست او شخ پاغو کې وردن نشو پیدایي عمله ټکا ټکا بس هغه وجل په خپلم پکې قتل شو چې قتل شو خلکو چغې کړې وی القا نفسه بيدي الى التهلكه ولکه وی ځان په خپل هلاکت تو غرضو په یو بن ساری ها خودکشي به وکړه ابو ایوب انصاری وته وی غلی کې نه تاسو پس کویږي وی تاسو دا یاد زمون بارک نازل دي څنګه تاسو بارک نازل دي وی چې جهاد شو او اسلام غالب شو نو مون دا سوچ شروع کړو چې واسه اسلام غالب شو اوس په نور کار پریږدو جهاد به پریږدو دا څه چل به وکړو چې بس په خپل ازمکه او پټی کې به کار مار کوو نو دا باغونه باغونه هم لک خراب شوی دي دا هم لک برابر کو وی الله دا یاد او دا لک به خپل مال حفاظت کوو الله وی دا آیات نازل کړ چې ولکا مال مساته وانفقوا فی سبیل الله دا الله په لار جهاد کې خرچ کوي بی ایدیکم ولا تلقوا بی ایدیکم الی التهلکه او ځان مغرضی په خپل لاسونو باندې هلاکت تانو هغه ته وی وی په ترک القتال کې هلاکت نه دا چې دا قتال کوي دا هلاکت نه لري کینی تاسو دا نه لګي بدایي هم دې ته وی دغه وایي دغه رنګ سورته بقره ته لاړ شي 243 نمبر آیات وګورئ په ترک جهاد کې مرګ دی ښا په ترک جهاد کې هلاکت ته مرګ دی 243 سال وختم دوی مسی پارا کې ښا پیدا مکلو علم تارا ها الم تر الى الذين خرجوا آیات نو ګوریا کسانو ته چې اوتل من دیارهم د کورونو خپلنا صد پارا اوتی جنگ نه تختیدل وی جنگ راغې نبی وته وی جنگو کوي دی وی خد جنگ از جنگ سره ډایرک منډه کړه کورې پرې خو دو چې کورې پرې خو دو الله وی وهم الوف او په داسې حال کې چې دوی په زرګونو هزار الموت توجد یری د مرګ نه دوی وی په جنگ کې خسړې مړ کیږي نو الله وی فقال لهم الله نو الله دوی ته وی موتو مړ شي فماتو مړ شو ښا دې کې مونږ ته سبق خای دا کیسه مونږ ته ولې کوي چې ګوره ک جنگ نه کې مړ کېږي وخا ک جنگ دې کول نه مړ کېږي سړیا تا ته اسی دغه د جنگ نه بو بلا جوړ شوی ده دغه رنګي سورته مائده آیت نمبر 21 وګورئ ها توا یره جنگونو کې خو تاوانونه ډیر کیږي کنه الله وای وو تاوان په دغه کې راخان په تر کې قتال کوي جهاد چې نه کې کنه خوار غریب بغیر دي مزدوري بکې او راشه جهادو کا غنیمت راوړل د کافر نه خورای تعالی ما مالا غزا کې خېده پوښ مال میرلا هغه ځای کې خیر یا قوم دخول الارض دغه ده کنه اے قوم زما موسی علیہ السلام خپل قوم ته وی داخل شي اغز مکه تا التی اغز مکه كتب الله لكم چې الله تاسو د لیکل دا خور شي جنگو کوي کنه دغه دغه سره مال قو سره ولا ترتدوا واپس کیږي ما علی ادبارکم پشاگان خپل باندې ترک قتال تو صحابه او ارتداد وی خان کوئی ارتداد عن الدين خو نه دا چې بالکل کافر شو کافر خو نه خو لیکن دا خبره را شوی دا ارتداد دی دا صحابي وای مونږ به مرتد بخاری د مسلم روایت دی مونږ به مرتد په خپل زمانہ کې هغه سړی غاڼو پوښوي چې صحیح روایت دی چې کم سړی به jihad پرې خو دو نو ولا ترتد ذکر الله وای مه مرتد کیږئ مه واپس کیږئ علی ادبارکم په شاګانو خپلو باندې فتن قلیبون تاسو بشئ خاسرین تاوانیان ولکه تاوانیان بشئ ګټه پکې ناراضي نقصان پکې ډیر دی دې کې تقریبا 14 آیتونه دي دا موضوع ان شاء الله لګه پاتې ده اوس بل خبره بل خبره چې کومه ده هغه ضرورت د امیر د جهاد د پاره د جهاد د پاره به امیر وی کنه یاره او دا هغه بس صفاتونه یو د مجاهدینو به بیا صفات دا وګورئ سورته بقره هم دکا ځکه لګ مخکې شي 246 وګورئ ښا بقره بقره ښا ما اوس ما ما دې ته ویل شته ما دا 46 200 وخت پاک سره صحیح شو علم تر ایل الملئ من بنی اسرائیل آیات ګورینا غ سردارانو ته د بنی اسرائیلنا ملکان راجم شو من بعد موسی پس ته موسی علی السلام نه اذ قالو کله چې دوی ویل نبی نه غ نبی ته لهم چې دوی لپاره نبی سو کو اسماعیل علی السلام دا دغه کې راځي تاریخ ابعث لنا وتوی مونږ ته مقرر ک ملکن یو بادشاہ یو امیر نو قاتل فی سبیل الله چې مونږ جنگ کو پلار د الله کی نو امیر وی مونږ له جوړ کدی نه معلومی چې امیر د جهاد د پاره سره ضروری دی خو کما امیر اوس بلکی ترا ده وای د حاکم وقت نه بغیر جهاد نکیږي بادشاہ اجازه نه کړي امیر ول ضروری دی هغه دا معنی ته واقعي دا بالکل تلبیس دی امیر المؤمنین بل نه جوړیږي دا دوی چې توي ابعاد لنا ملکن مونږ ته قومندان مقرر کا ندینه قومندان مراد ده خطا سو پوجي په خبره باندې کنه او باقی د غټ امیر په نه موجودګۍ کې جهاد چې کوم دنو کیږي کنه کیږي نو پای باندې خود دنیا عبارت او چا څوک چې وایي چې شرط ته ولا امیر امیر المؤمنین ولا شرط ته موږ داغه نه تاسو کو چې لا تثبت الشرط په شرعي امور کې شرط نه ثابتيږي الا بدلیل لا يثبت الشرط الا بدلیل قاعده ده شرط نه ثابتي مگر په دلیل دلیل پیش کا قران کرا غلی حدیث کرا غلی کم ځای کرا غلی پوه شو کنه چې شرط ته ور شرط حساب نشته دی پوه شو کنه دوی چې یادې دی امیر الجهاد یادې او امیر الجهاد له پکار دی ځکه بغیر د امیر الجهاد نه به جنگ څنګه کومنده چې نه څنګه بجنګ کې نو نه کیږي نو دین مالکان نه مراد چې کوم دی امیر الجهاد دی ځکه نبی موجود در نبی په موجوده کې امیر المؤمنین بل نه ښه صحیح شو ښه دي بیا ور دي امیر څه کې د دې امیر با د دې امیر صفات بسي ها او د انتخاب طریقې کار سورته بقره لاندې پسې راشه دک آیات 245 ته شه کړی دي نام 245 47 47 طالوت علی السلام پیغمبر نه دی ها صحیح شو کنه طالوت سره خسړې دی نیک سړې خو پیغمبر نه دی طالوت طالوت در له جوړ کړل دی ملکن امیرو قومندان هغه هغه قومندانی دا غسړې قالو نو دوی وی څنګه راځي ان یکون له الملک څنګه به د امیری علینا فمن باندې ونحن احق منه بالملک او ونحن احق بالملک منه او مون خو ډیر لایق کو او امیرای کی د دنا پوښوي او ولم یؤت ساعتا من المال افراخی د مال مسره نشتره نو غریب امیر دی هم لسره کی پوښوي هغه ورته وی خدا امیر صفات دانګي به وقوف تاسو سوای د امیر صفات دادی چې ان الله استفاه یو صفت دا واور چې الله غره کړه علیکم پتا سبانی انتخاب په الہی طریقه سره شرعي طریقې سره به د امیر انتخاب وي شرعي طریقه د امیر سره د انتخاب نو یو خدا چې الله پیغمبر تعالی ته وحی وکړه نو هغه بالکل واضحه خبره ده چې بس دا ستانه پس امیر دی نو بس هغه بیا امیر صحیح شو دویمه دا خو د نبی په وجود کې ده دویمه طریقه د انتخاب څه ده نو هغه طریقې د انتخاب تاسو کتابونو کې کتلی چې یو طریقې شورا ده یو طریقه چې کوم د انتخاب شرعي هغه چې کوم د هغه وصیت ته وصیت کې بیا شروع کیږي صحیح شو نو ان الله استفاه نو په طریقې شرعي باندې به هغه انتخاب شوی دا معنی علیکم پتا سو باندې الله غوړه کړی دی خپل صفت په امیر سي وزاده او زیات کړی دی الله دتا بس تن فراخي په علم په علم کې والجسم او په جسم کې علم د خپل باب علم ورته خپورا پوش یا شرعی علم ورته سناسو پوش کنه هغه ورته نشته دی او خپل باب په جنگي امور باندې خټیټ کویږي بل په جسم کې خه مضبوط دی ښا امیر پکار د دلاس نه کنه چې مطلب هغه په جسم کې مضبوطی چې په خلق باندې روب بر اداغه کیږي صحیح شو بل سخت سړی مطلب دا دی شجاع سړی دا مطلب هم د جسم یو ماندام چا کړی دا چې شجاع او بهادر وي امیر کو زره جوړ نه کیږي خانه به خراب کی پوه شو کنه ا دغه وای الف ثعلب اسد یقود الف ثعلب خیر من ثعلب یقود الف اسد کده زرو زمرو کده زرو ګیدړانو مشر یو زمری داخه دی خو کده زرو زمرو یو مشر ګیدړ مقرر کنه نو کیسه بچا پي خپوي شي هغه وی دغه وی وی ماما ویل پوه شو کنه زمری داس چل کړو چې دغه د زمری خزه مړه چې خزه مړه وا نو اخوا ته مطلب د ګیدړ غار او د ګیدړ په غار کې ګیدړ بچی زی ګولې دی خو زمری زمری چې کوم د بچو ته وی چې دغه تاسو ماما دی او ماما سره کې نه پاسې د سره د سره اوسېږي هغه ګیدړ بوله پي ور کول هغه ماما او مامي سره بدا کېدل نورور چې ماما سره وکي ناصر پاسې د اخیر کې اورځ زمری بچی چې کوم دنو هغه د روان دي پوه او دغه سره دی کنه دا سینوم دی ګیدړ اوس ته مخ کړي پلا امام اوس پلا را کې سپې دې چې پلا را کې سپې ورغله دې مخلا نو سپیل ته کې دباونه باونه کړی تاسو زمارو مری بچو ویل دي چې ماما مونږ ته پرې دې نه چې برابرې کړې ته هغه وینا نه زارا بس هغه چې سپیل ګرم شوی بس مری را دا ګیدړ لا والی دې زمری بچو پس را والی رامن دی وایي چې را منډې والی نظماری ته تا پوس کړی چې لکه ولی هغه وی وی هلته کې سپی وی تاسو د سپینه یریږي چې مړې غوسه شوی وی تاسو د سپینه یریږي وی ماما وی پوه شي دې ټول لاړه ماما خبره ورته دی کنه نو وزاده بسطتن فی العلم والجسم چې دا جسم معنی دار ته شجاعت په کې چې ماما نه ګورخه نو هغه به دغه تکړه ښه دا کیسه به پکې نه خدي دا یقظت قوت شجاعت دا پکې پراتی بل چې کوم دی فرایض د امیر کې دا خبر هم ده سورته ال عمران راوړوي 159 آیات یو سل یو کم شپیتم امیران صاحبان په ځان پیژنې څه وره اوس چې درکې کم خوې وی کنه ان بس یو سل یو کم شپیتم 59 159 صحیح شو خا فبما رحمت من الله پیدا مکړو امیر کې ودا صفاتومي ذکر نبی صفات ته خدا نبی دغه وخت کې امیر مو کنه نبی صفات په امیر کې موجود ځکه د وارث ته په دغه باب کې پوه شوي فبما رحمت من الله په سبب د رحمت د الله لنت لهم ته نرم شوی دوی ته نو امیر بل ماموران سره نرمي کوي دا نه چې قریش قریش دوله دباو پوه شو کنه او زمری د بریتونه نیولې یو سترګه د زمری بل لپیری نو بیا سي ماموران غریبانان وای چې بس اوس چرته وتښتو نو بیا ته نه خپه کیږي بل ولو كنت فظا غليظ القلب او که چرته وی ته بد زبانه امیر د چکم د کنه بس او خنزیر او مردار اخو بس دا ماموران نه نه مړه دا سکه دا غلط طریقه خوش دا باندې ها بل کار باندې دی دریم نمبر غلیظ القلب څنګه دل باندې په اچا دې رحم نه راځي دسی هو شي کنه بس چې په اچا پروا نشته په دې ستیریږي خو بس لګیا لن فضو من حولک نو سکیږي دی به او تخت استاد غیر چا پیرنا لاړ بشي خواره بشي د ماموران بدن تنظیم بر مات شي بل صفت ته پکې صحیح فاعف عنهم غلطی ملګری نه وشوا نورور داسې سختي شروع کې چې نه نه خیر دی عفو کله کوا بخنه وکړه صحیح شو بل واستغفر لهم دی واستا پوجا الله ګناګار کړي الله نو لبخنه غړي یا الله تو ته بخنه پوه شو کنه اجر د مخه ته دعا او خوشاله شي الله پاک وګوره موږ داسې خامیر دي نه داسې پتن وشاورهم فی الامر اوس غلطی وکړه نو داس چلو که خپه دي کو غوسه شو ورته په کوم موقع به را ولا مشوره ورسره دا مشوره دا څه شي دي چې خوشاله شي ګور امیر ته ماته توجه راکړي پوښوي نو وشاورهم فی الامر مشوره ورسره کوو په غټو کارونو کې کم ملګری خپه شو دي رائے ولا تابانه سي اعتراض دي تحفظ دي معلوم کا د سره مشوره او کته بدلون څنګه راوړي ګور قران ته تخی کم طریقه فاذا عزمت اوس ته وای نه دا خو چې زما شوري اخلم دا راته پلاران کیږي الله وای نه وای پلاران کیږي فاذا عزمت کله چې تقصد کې فیصله وکي فیصله ستا معتبره ده دنه نه معتبره فتوکل علی الله بیا په الله باندې ځان سپاره ان الله يحب المتوکلین نو امیر صاحب ځان کې توکل پیدا بل صفات پکې سره توکل پیدا کړه راځه پسلام دی ینصرکم الله فلا غالب لكم دا خو بیا تیر ورپسې و ما کان لنبی ان یغل نبی لن دی جایز چې سو کې خیانت کې په غنیمت کې امیر صاحب تم داسې نه چې غنیمت راغله اواز دا پرې دی خاص ای د تاسو لاړ شي ټیک شو بیا به دغه کو بد بیا شي دغه کړي ځان سره په بڑا والدا کار مکه و من یغل ولې سو کې خیانت کې په غنیمت کې یاتی بما غلا نو راضی به پورا د قیامت باندې هغه چې دغلا کړي پوښوي هغه به راغستې پملا به پروتي په سر به سو یوم القیامه ها تی یوم القیامه تی په پسې څنګه راځي نه ثم توفى كل نفس بیا پورا ورکول شي یو نفس ته ما کا سبا ته چې کوم عمل کړی دی ها وهم لا یظلمون او په دې باندې با ظلم نشي کوی دا تل امیرانو صفات دا رقم بیانې دي چې جهاد چې کې نو داسې یو ترتیب سره پروګرام پر برابرې ښه صحیح شو کله بل تل دې مجاهدینو صفاتم بیانې کنه یاره چې مجاهدین به څنګه یو ځکه خو نه چې امیر ته خو ډیر خي خو مجاهدین چې کوم دینو هغه داغه خوان نشته پیدا مکو فليقاتل في سبيل الله جنگ کوي په لار د الله کې الذين كسان يشرون الحياه الدنيا بالاخره چې خرڅي ژوند د دنیا په بدل د اخرت کې ترجیح اخرت ته وي مجاهد داسې نه دی چې بس په دنیاوي امور کې ډېر سوچ ته اخرت ته یې ورته مجاهد له داسې پر پکار دی دام پیدا کنه دا به ښا سورت آل عمران کې رته خی 147 کې یو سل وصل ویخ کې وظیفی بس کو یاره موږ مجاهدین وظیفی وظیفی پکار دي خوش وی وظیفه کوا ګوره وتا پیدا مکړو 147 یو سل وسل وظیفه دار و ما کان قولهم او نه د دعا د دوی وظیفه د دوی الا ان مگر دا وظیفه دا قالو چې دوی وای وی ویل به دوی ربنا ای رب زمونږه اغفر لنا ذنوبنا او بخ مونږ ته ګناونه زمونږه عجزی کوي ښا و اسرافنا فی امرنا او تیر وتل زمونږه په دې کار کې دغه ټوپک دراغستل د بيځای نه تاو کړي نو هغه ګوله دغه ماتي وغاړه وثبت اقدامنا او کلک کې قدمونه زمونږه دریم وانصرنا علی القوم الكافرین سلورم مدد وکي الله زمون په قوم کا په مقابله د قوم کافر کې د وظیفه کې ښا دا د ډیره ښا مجرب د وظیفه دعا ده کله د سابقه انبیاو د سابقه انبیاو سره چې کوم مجاهدین په صف کې دا به الله وی دا غوي وظیفه دا ښا دا غوي وظیفه دعوت دا وظیفه کوله نو څه چل کېدو فآتاهم الله ثواب الدنيا نو ورکول الله تعالی دوی ته خبر د دنیا بدلا غنیمت او فتح او حسن ثواب الاخره او بهتر بدلا د اخرت والله يحب المحسنين الله تعالی خو خی احسان کوونکي خلق نیکی کوونکي خلق صحیح شو نو دا وګوره دغه رنگي ورپسې راشه سورته آل عمران 200 تلار شه 200 تلار اخیری آیات کې وته وای کنه اخیری آیات کې وته مجاهد بسنګ ایدا ته وای خا یا ایه الذین آمنو اے مؤمنانو اسبرو صبر کلک شي اسبرو معنا څه ده په میدان کې کلک شدا ته نه جنن jihad کې او سبا نه کې وای موږ هم د روس وخت کې مجاهد jihad کړو مجاهدین یو پوه بل وای موږ طالبان وخت الکه jihad دایوش عمل دکا وکنه پوه چې کوم وخت سبب موجود دی ولې پرېږدي وصابرو بل سکار کوي او سب مقابله په صبر کې کوي د خپل دشمن سره مقابله کوي د دشمن سره په صبر کې پوښ می هغه څنګه څومره صبر کوي هغه کم ځای نه راغلی تر کم ځای نه راغلی ته په دوی مافته بیا تنګي نه مو تنګي دریم ورابطو بل رباط کوي رباط د مسلمانانو د سرحداتو تحفظ دشمن ته کوم علاقه دغه التکی دغه کوا التزام دشمن ته نږدې کا رباط هغه مقام ته ویل کی چې ته د دشمن نه یریږي دشمن ستانه یریږي هغه د رباط وی پوه شو نن سبا خو ورده رباط کرو بنګنه ګرځي واتقوا الله او یریږي د الله نه لعلکم تفلحون دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ تاسو کامیاب شئ نو دا به مجاهد صفات بل سورته مائده کې سالور 50 تم کې مجاهد صفات وګوره ها 54 54 او 54 تاسو او مونته د مجاهد صفت یا ایها الذین آمنو من یرتد منکم عن دینه اے مومنان او غسو کې پتا سو کې مرتد شي د خپل دین نه دا په بار د جهاد کې لخوا مرتد شي د دین نه ووري جهاد نه ووري وای نه کوم یاره بس ته مونږه بس نو نشو کولی الله او جتی نه کې کنا یا مرتد شو په حقیقی معنی دواړه پکې راځي نو فسو فیات الله زرد چرا بولی الله بقوم یو قوم یحبهم د مجاهد صفت بدای چې محبت بکئی د چا سره یحبهم چې الله الله به مینه کوي د دوی سره الله بر دې مجاهدین سره مینه کوي و یحبونه دی بد الله سره مینه کوي پوش په مجاهد صفات پدای چې الله سره به مینه کا بل صفات پیسې ازلتن علی المؤمنین نرمی کوونکې وای په مؤمنانو باندې دا نه چې ما ورو ورو وکړه هسته اوسته اخوا دی خوا او بس ور یوم المؤمن یو مسلمان بل مسلمان تکلیفای چې زه خو مجاهد یم کنه پوه ته مجاهد یې څه چل دی نو دا دا کار باندې کوي دریم نمبر صفت پیسې اعزتن علی الکافرین سختی کوونکی به کافر سره کافر سره به سختی کوي ښا هغه به سم ورخی نو دا کار کوي خیال مله کنه دا د مجاهدینو صفات دي دې پسې بیا ګرځا قران کې په دې باب کې ډیر آیاتونه دي طریقه مې راته وخوله او ته بیا ګور نو ګور ځان له خپل کته شي بیا او بیا چې درس کې وایو ان شاء الله تاسو بیا پته لګی راځي مو خو مجاهد ته ځان د سم ساتي راځي دا خو ګورو کنه سورۃ آل عمران هم دغه سورۃ ته نه آل عمران شاته ده او وخت تاسو چرایستو 146 پاګه کې وګورئ وخت مو 147 وکړه چې هغه سبا کوي اوس وایي چې سبا نه کوي ښا سبا بزان ساتي سبا نه کوي 46 یو سل شپږ سل وختمه یا ها اوس به سم نه کوي ښا وختي چې سبا کوي اوس وي سبا نه کوي حسن بزان ساتي خا وک ایم من نبیین او ډیر د پیغمبرانو نه قاتل معه جنگ کړه دې په ملګرتیا دا غ نبی کې ربیون کثیر ډلو ډیرو ډلو ډیرو یو مان دې دیو مان کوم ربیون کثیر ډیرو خدای خلقو خدای خلق سوق یره مونږ نه پیژنو دا مجاهدین بس صفاتی خوش مجاهدین به خدای خالق خدای دی خدای مجاهدین بس صفاتی یو صفت واورا فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله نو دوی بوزدل شوی نو حوصله نه ماته شوی لما د هغه مصیبتونو د وجنه اصابهم چې دوی تر رسیدلو فی سبیل الله پلار د الله کې حوصله نه ماتیږي کلک پوه شو کنه وای دا مړه لګیا پوه شو کنه پوه شو مونږ بچورو یو پته به لګي دوی دویم صفت چې نه بې پکې دویم بسوي بل به څه کار نه کوي وما ضعفو او نه کمزوري کیږي د مقابله د کافرونه یاره مړه واسطه ملګری کم شو وسایل نشته اوس په نه کو دا کمزوري شو کمزوري کیږم دریم نمبر ومستکانو او تسلیمی گینا لنډه خبره نن سبا دار سرندر کی گینا استکانو وی استکان سمانه تضرعوا الى العدو دشمن تعجزیو کی او دغه وای امام رازی وای چې څنګه معنی دا هغه وای سکن الیه ليفعل به ما یرید سم پښتو معنی چې کله غلط راځي سکن الیه هغه ته ادریدو ليفعل به ما یرید چې هغه سره څه غواړي وکړي سره پوه مطلب دا دی چې هغه ته جاسوس جوړي کاغه ولا مطلب دا دی چې دعوت کار ورکړي چې مجاهدین ته دعوتونه ورکوي چې راغواړي کاغه وته وای چې مطلب دا دی ته په کور کې نه کاغه ورته وای چې ته موږ سره وځي ها پاکستان زنده‌باد پارټي جوړه کنه دی به جوړای نو دې ته استقامت وای خیمه مې راځنه قربان شم رب کو نه معنی کړی په جند دي خاصورت انفال لو با سي پیندل لسم آیات آل تر ته وای ځان بد سنه ساتي ولکه ځان بد سنه بچ کی هغه ډیر ښه مجتمعین را روان دي مقابله شو نو یو کار سبا نه کې سبا نه کې امارت وی هغه کسی ګورو کنه فلا تولوهم الادبار متاو یو ته شاګانی الله غیرتی ذات ته نو د دې خبرې دوره په داسې انداز له ذکر کوي کنه چې کتا کې دوره غیرت نو بیا باندې کې بیا به تخت نه د میدان نه دا نه وي چې فلا تفروا تخت ایمان دا نه وي چې فلا تنهزموا شکست مخری سوی فلا تولوهم الادبار چا کاو وتما پوښوي نو سړی چې غیرتی کنه پښتون کنه هغه ته نه پوښوي نو فلا تولوهم الادبار ځکه وی چې غیرت در کې راشي نو دا دلته بل مجاهد کې به دا صفت نه ها دا پکې نه سورته توبه راو باسه 25 آیات وګوره توبه آیات نمبر 25 د دې اوس کار کول غواړي چې سړی دا ټول صفات راجمع کړي نه مجاهد څه صفات کومه نه بزان ساتي نو بیا به ډیر دکې موږ صرف به توري مثال درکړو چې درس وایي بیا تاسو ته اشاره کوئ نو بیا راځم کو خیر صحیح شو لقد نصرکم الله یقینا مدد کړي والله تاسو فی مواطن مدد کړي د الله تاسو فی مواطن کثیره په ډیرو ځایونو کې په ډیرو ځایونو میدانونو کې الله ما تاسو مدد کړي صحابه ته وي و یوم حنین او پر ورځ د حنین مم تاسو مدد کړي او اذ اعجبتکم کثرتکم کله چې په تعجب کې واچولو تاسو لا ډیروالی خپل کې مونږ کو ډیر شي یو نو فلم تغنی عنکم نو لری نه کستاسو نه دغه ډیروالی شي انڅ شي هو بیا پسې وای وضاقت علیکم الارض تنگ شو پتا سو باندې زمکا بما رحبت سره د کلا والی دا غینا پوښی دا او حنین کې دیوی کنه مونږ ډیر زیات بس مونږ نن شکست د صدق لګوالي د وجنه نه کړو الله پاک هغه خنن والا خلق غوشي شروع کړ صحابه ته وختي شکست ملاو شو نو عجب او کثرت ډیروالي باندې به عجب نه کې خام مجاهده تب په الله باندې خالص توکل ساتي بل صفات په ځان کې دا تراولي صحیح شو بل به څه کې بل به څه کې بل به دا کار کې پوه شوې چې نیت به صحیح کې ښا نیت به څه کې صحیح کې د نیت صحیح کول قران کې سره راغلي دي حدیث کې قران غلي ډېر انما الاعمال بالنیات راغلي دي خو قران کې سره راغلي د جهاد باره کې خیال مکړي سبیل الله سره دي سبیل الله معنا ما تاسو ته کړی و چې صدا حدیث کې راځي نبی علیہ السلام ته کړی دا من قاتل لتكون کلمت الله هي العليا فهو في سبيل الله څوک چې د دې لپاره جنگي کې د الله کلمه پورته شي د الله دین پورته شي د الله دین حاکم شي بس د دې لپاره جنگي کې دا د الله په لار کې دی نبی رسول الله خو 15 قسم خلک ذکر شو رجل يقاتل حمية ورجل يقاتل شجاعة ورجل يقاتل ليرى مكانه رجل يقاتل للمغنم او بیا نبی رسول الله سلور هغه ټول مسترد کړ وینا صرف هغه څوک چې د الله په لار کې د دې پر جنگي چې د الله کریمه پورته شي د الله دین پورته شي اوس د الله دین پورته کول دا ستانیت دی دا به جهاد ته صحیح ساتي دا به ساتي دا به صحیح نافي سبیل الله چې ارزه قران ته سر راضی کنه دا ستاره نیت ته تصحیح لپاره دی صحیح شو دویم نمبر څه شه دی پس حرام زایونو کې چې کم ځای محترم زایونه دي محترم زایونو کې با جهاد نه کې صرف دفاع تکول شي خود خپل طرف نه وعلت جنگ شروع کی لکه سورته بقره 191 نمبر آیات ها یو سل یو کم یو سل یو نوی صحیح شو پیدا کو ان شاء الله کسنګ نم کو پیدا اقدامی جهاد په مسجد حرام کې مشهور کوم محترم زائد محترم زائد خبر اورته کنه جمعات کې جمعات کې دغه مکو قدم اکی مکو حتا یقاتلوکم فی حتا چې دوی تاسو سره پاږي کې جنگ وکي نو بیا دفاع کولی شي دفاع کولی شي خو لیکن اقدام مکو ها اقدام پکې صحیح نه دغه رنګ برته وی ولکا مجاهد تقوا ځان کې پیدا کړه سورت انفال آیت نمبر 29 راو باسي ښا تقوا پیدا کا تقوا دغه رنګ یا ایو الذین آمنو اذا لقیتم فئه فثبتوا واذکروا الله نو هغه کې متقوا الله بیا راځي دا ټول تقوا تقوا خو به هر حال مجاهد کې به تقوا موجود دی مجاهد وای نه ما ته تقوا څه ضرورت دی نو هغه دا کار نه صحیح ښا صحیح شو بل د توي تشدد فی القتال ښا تشدد کوا سختی کوا ښا په جنگ کې د کافرو سره مسلمانانو سره کافر سره سورته انفال 57 وګوره بس مخ کې لاړ شه پیدا مکړو پالیسی له تخیل پورا پالیسی ده فایم ما تسقفنهم کچرت تو عمومی دوی فل حرب په جنگ کې فشرد بهم من خلفهم نو او يرو د دوی په ذریعہ من غسو خلفهم چې شاته وي مخکینی صفونه داسې وه کنه چې شاتنی په مخ ځان خلاص کی چې خپل په کول غواړي دا کار ګران یا فشرد بهم من خلفهم مخ دا اوسنی وه چې غن وسیله تانه یریږي بیا خلفهم نه مراد ویا غدي داسې وه او په دې باندې صحابه په احسن طریقې سره سره کړو عمل کړو سم به برابر اول کنه صحابه کو تکړه تکړه خلکو خالد ابن ولید رضی الله عنه میدان ته وته نور صحابه زړه لګ دغو پاغه ټیم کې په میدان کې لګ دغه شو دی اخی بډاو بیا کنه نو میدان ته چوتو عملګرو لګ زړه په جنگ کې ورتلل نه خالد رضی الله عنه ته مخ کې شو اس یو دم په سپیډ پر دشمن په صف وردن نه شو الته یو سړی چې کوم دی هغه سره مقابله رااله ها نه یو سړی میدان ته راوته وسوک مبارش تا سوک نه وروتل چې نه وروتل خالد رضی الله عنه تاسو پرېږ دی مونږ چې ځوانانو مونږ ودا سي پر مخامخ شو ور منډه کړه ورغه په اسپانه هغه ته گزارو هغه چې گزارو خالد رضی الله عنه په ډال باندې دفاع وکړه چې دفاع یې وکړه هغه نه پاتې په هغه گزارو نه کړو خدا ستړي وکړو چې یو دمه په حمله کړه پوه شو کنه او هغه د اسنه راوچت چراس نه راوچت کړو نو دی خو راوړو د مسلمانانو سپونو ته ځمکې لري اخلاص کو چر اخلاص کو یو د منې زر واغستا په دې ځای ولکه خو دا په زړی ولا وباسره به مونږ چې ځوانانو مونږ بدا چل خبر اورته دي مونږ چې ځوانانو به مونږ بدا چل کو علی رضی الله تعالی عنہ دا زبیر رضی الله عنہ تقریبا او هغه کافر په خندق کې راووتو او چغې والي وسوک مقابله والا شته شعرونه وي حضرت زبیر ته رسول الله وی رسول الله علیه وسلم یې ورشه ورغه چې ورغه زبیر رضی الله تعالی عنہ باندې گزارو کو ته زبیر رضی الله عنہ ځان بچ چې په هغه گزارو کو پستر یوالو نو د خپو په منځ کې تور او باسره په میان دوه ټوکړي چې سره د زغره نه چې دی خو راغه چا ورته وی ویره ناشنا تور دینه دا هغه ویلا تور نه دا مټی دی دا مټی دی دا په مټه کار کوي نو فاما تثقفنهم فی الحرب سم سختی په کوله ها یو صحابي ته هغه چوول وی یاره زړه مې شوی چې داسې په کورسای نه اسه کورسای نشته اول صاحب ته یې څنګه نه یو کافر راوړل داسې سم لاولو اول اول یو تشاته رسې نه کینه ولو وی راته او مړ وی دی باندې کین پوه شو لړ اوله کوي سې سره صحابي وی هلکه وی دغه نشته له پخلې کو ان غری نشته له کنه نه غری سي کان نشته چې نه غری ته جوړ ابل وی زګران خوندا الته مړي پراتو له کافر سرونه راواتل درې کې خو دل وی ها کې د پتیلا کوم پوش زګران کار نه فهم ما تسقفن نوم په حرف بعد بعد موقو کې با کې خا وشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون کلبا دته دا پالیسی خیو ځان د غدر او خیانت نه ساته غدر او خیانت نه ګوره ښا په خپل ونه کې خوش صورت انفال 58 نه واړه ډیر خطرناک شی د غدر ښا په جنگ کې کافر سره د معاهده کړی د هم خپل خیال ساته قران ته دا پالیسی کوي صحیح شو و اما تخافنهم وی ګوره صحیح شو دې پسې آیات ته کنه و اما تخافنهم او که چرته تیاریږي د دوی نه و ان ما تخافنا کچرته تیاریږي من قوم د یو قوم نه خیانتن د خیانت تاغوینه چې دای بل سره خیانت کی ته په یره کی تیر دا خیانت کوي یو خو یقین راغی چې خیانت هغه یو کو یو دره چې په یره کې نه دا کار مکو چې تو چې دا مونږ به خیانت وکړو نه خیانت مکو فم بز الیهم علی سوا نو وګورځو دوی تاغه معاهده د دوی علی سوا په داس طریقې سره چې تا وغی په علم کې برابرۍ اعلان ورته وکړه معاهده ختمه ده وروره یو بل سره لاس خلاص دی خو خیانت مکو خالي دا کړه دا وایي ولی ان الله لا يحب الخائنين یقینا الله تعالی نه خوښي خیانتګر خلک خیانتګر کته مجاهد هم یې کنه او خیانتګر شوی نو خیانتګر سره الله نه خوښي ښا الانذار النهایی کې لیکلي دي وای چې جایز دی جهاد د فاسق او فاجر امیر سره خو د غدار امیر سره جهاد نه دی جایز پوه شو غدار هغه دی چې معاهده وکړه معاهده پسې کوم دنه پټه پسې سکړه پسې ماتای او چې معاهده مو ماتوي دا وګوره بل ځان په خپل باندې بس د دغه پیشکش نه کړي د مذاکراتو پیشکش نه کړي دا پالیسی ده دا وګوره سورته محمد راواړوي پاکستان سپاره آیت نمبر 35 نن هم تنګو مخیر درې هم شپږشتمه سپاره ده سورته محمد ده آیت نمبر 35 ده صحیح شو پیدا وکړو فلا تهنو اومو کټو فلا تهنو بوزدل کیږي ما وتدعو دا اصل کې د لاله داخل دی ولا تدعو او تاسو دعوت مور کوي ال السلم صلحتا پوښي وانتم الاعلون تاسو به غالب یی غالب به تاسو یې خدا ته نه دي ته په خپل د خپل طرف نه مذاکرات او پیشکشونه شروع کړي چې خرابېږي بیا چې خرابېږي چې مکو صحیح شو بل دا واسوي چې دغه سو گرفتاری کنه جنگ شروع کې ابتدایي ابتدایي وختونه دي نو ای عادت پکې داري چا خو بالکل حدا کړ امام احمد رحمه الله خو دا ناجایز دي چې دینه مخکې تدا کار وکړي خو البته ادب دا دی چې اول وینه توی کا رستو گرفتاری شروع کا وخا اول وینه توی کا سورت انفال آیت نمبر 67 راو باسي اول قیدیان وجل چې قید دي خط تسلیم کړه آیت نمبر 77 77 پیدا مکړو ما کان لنبیین ندی جایز نبی تا ها یا ندی مناسب نبی لرا ان یکون له اسرا چې داغه د پاره د بندیان وی حتا یسخن فی الارض تر دې چې وینه توی کې پزمکه کې پوه شئ مطلب دغه قیدیان چې اولو او دغه وی امام احمد دوی تر سوچ دی اسخان فی الارض نه کړي نو قیدی کول د لم صحیح نه دی مونږ وایو نه صحیح دی قالبت په کار دار کې سړی روم واچي اول یو سو قیدیان ونیسی و ناخلم روپی پوه شو کنه صحیح شو ګورو با وه هغه لکه سرونه بس دا دغه صحیح شو بل چې کوم دی د غیر ناقض چې یو سړی له تاسو سره معاهده نه ماته دا غ سره معاهده پوره کړه دا غ سره معاهده سره پوره کړه سورته توبه آیت نمبر 4 وګوره سورته توبه آیت نمبر 4 صحیح شو توبه لسمه صفات الا الذين ها الا الذين مگر هغه کسانو سره وعده ماته وی عهد تم چې تاسو سره وعده کړی دا ثم معاهده مو سره کړی دا ثم لم ينقصوكم شيئا بیا نقصان نه دې کړی تاسو سره په دې معاهده کې هیڅ نقصان ولم يظاهروا عليكم او نه تاسو خلاف د چا مدد او کومک کړی دی خوشوي فاتموا اليهم عهدهم نو پورا کوي سره وعده دا غوي الی مدتهم تر مدې دوی پوره ان الله يحب المتقين تقوا په دې کې معاهده پوره کول دي ها کله برته دا وای پالیسی ته خی چلکه مکمل کوشش چې تاسو مر طاقت هم پیګره کفار په مقابله کې استعمال وخا نو که کمین باندې دی وسره سی که په تعرض دی وسره سی که په گرفتاری دی وسره سی که په محاصره دی وسره سی هغه کوم دي سو توبه کې پینځه آیات پسې ګورئ هغه آیات ختم شو پسې بل ګورئ فاذا انسلخ الاشهر الحرم کله چې دا سلور میاشتې ها د حرمت میاشتې ختم شي دا وزي فقتل المشرکین یو وجنی مشرکان حيث وجدتموهم کم ځای کې چې مومي ټارګټ کې لن کوي صحیح وکنا ټارګټ ته ها حيث وجدتموهم خابل وخذوهم او گرفتار او یې نسیه صحیح شو دریم نمبر وحصروهم او بند کوي محاصره کوي لاري ورته وي چې کمینونه با لار دی ته باندې کړ کله دراونی ولا ښا صحیح شو محاصره کړی دی څلورم نمبر وقعدو لهم کل مرصد او کینې دوی ته لهم دوی ته مرصدن په هر هر مورچه کې په هر ځای د انتظار کې دې په لار راځي کمین ته کینه ها ها نو په ځای دغه کې ترسوب کې دغه کې وتا کې نه ها او انتظار وتا کو دا ټول کارونه کوا دا په پالیسي د تخی خالق کله کله به امن هم ورکی ورپسې شپږم آیات ګورم وای نه حد من المشرکین استجارک او که چرتا یو کل تن د مشرکانو نه پناه غواړي ستانه امن غواړي فاجرهن امن ورکا ترسو پوری حتا یسمع کلام الله حتا تی واوري کلام د الله چې کلام یې واورېد نو ثم ابلغو مأمنه نو بیا یې ورسو خپل ځای د امن ته په اراده کې چې ورسوم تر حتی پورې شه په دې ځای پورې شو بس بیا عذاب بیا بیا وګورو صحیح ده اوس تامن غوښته او ها راشه نو قرآن واور قرآن واور ها قرآن وته اورې چې قرآن واور وای په قرآن کې هدایت ده عجیبه او دین علما بل معنا کړی دا وای دا نه ویل چې حتی تسمعوا کلام الله وی حتی یسمع کلام الله علماء الذين بل نقطه معلومه کړل چې د مسلمانانو په علاقه کې به قران شروع وي بیانېږي به نو دې چې دراغه دلته کې امن وتتا ورکنه دې چې تیریږي د سره پاره تامن ورکړي د خیر دی جمعه په کې به تیریږي قران خو به ووري خبر ورته دي تاسو وتا اوره وې دانلی وې تاسو وتا اوره وې حتی یسمع چې دې په خپل ووري په خپل به کم دانه ووري نو چې قران نه ویل کیږي به څنګه اوري حتی اس نو قران به ویل کیږي ښا په هر مرکز کې په هر جمعه کې کوشش وکړي چې قران شروع کړي ښا صحیح ده بل خبره دا ده کنه چې د لخر صفائی بنم کې یارا سړی به پکې معلومه چې د پيو مجنون د شودو مجنون او د دغه مجنون د ویني مجنون پکې کمی ولې چې معلوم خو پکې شي کنه پوه شئ کو سره ډب سړی بدن سره پکې نه راکړي لکه 249 د سورته بقره دوته بقره وګورئ د متی پارا ختمې دو ځای کې 249 دو سوا سره یو کم پنځوستم آیات صحیح شو دا پالیسي دی جنگي پالیسي ښا چې جوړې نه دار دی لای دا به ګوره خو سره پالیسي خي فلما فصل طالوت هر کله چې جدا شه طالوت د آبادو د کلینا پوه شي وته د خار نه وته نو بل جنود په د لخر سره لخر بوتلو قال ورته وی ان الله مبتليكم بنهر یقینا الله تعالی تاسو امتحان کوونکې په یو نهر باندې فمن شربانو چا چې اوس کړي فلیس مني زما د ډل نه بني ومن لم يطعمه چا چې بالکل نه سکړي فإنه مني نو هغه به زما ډل نه ها بل سو کوم شتل آو الا من اغترف غرفه بيده مگر هغه څوک چې په یو لاس باندې یو چنګو بوس کی نو دغه سړی زما ملګری دی چا چې بیخي ونس کړي هغه مې ملګری دی چا چې یو چنګ اوس کړي هغه مې ملګری دی او چا چې ډېر اوس کړي هغه مې ملګری نه دی دا اوس هلکه اوبه پې باندې نه که نه لښکر کې معلومه که نه څوک امر مني څوک نه مني پوه شوي دلته کې بعضې وایي که نه هو دې امیر صاحب ته دا وګوره نو خو جایز کار په مونږ یې بند پوه شوي دا ناجایز دا جایز کار څنګه په مونږ بند دی هلکه دا امیر دی امتحان کوي پته به دې ولګي که دا د تلاوت نه توار نه کوي فشربو منه نو دی وسکل د دې نهر نه الا قليلا منهم مگر لګو کسانو نسکلي چې وی نسکلي نو بس هغه معلوم شو فلما جاوزه نو هر کله چې پورې شو د پدې نهر باندې او هغه کسان چې د ملګری ولدنه ماو قالو نو دی لا طاقت رن اليوم نشته طاقت نن زموږ راځي بجالوت او جنودي د جالوت او د لخر دا غسرا کوزه معلوم شکنه پوه شوې دا امتحان کوخه امتحان چې کې دا کار بکیږي څوک چې د امیر بیا امریو کې د جهاد طاقت ته الله اخلي تاسو خیال لا طاقت رنه لیو بل څوک چې موقت حرام پر محبت خو پریک دا موقت حرام موقت حرام دا او بوي دا خو جایز وي خو امیر بند کړ کنه چې امیر بند کړ مو وقتی طور سره حرام شي چې وقتی حرام خېټه ته لاړل لا طاقت رنه لیو مړ د جنگونه به څوک پښې بس طاقت د جنگ ته نه لاړو ها په دوو سيزونو باندې دلته او دریم براشي په صورت توبه کې په انفال کې چې ولا تنازع او فتفشلوا چې اختلاف ته شروع کنو بیا باندې د جنگ طاقت نه پاتې کیږي او هوا به دیوزي خبر بیا به ختم شي دا به کیږي نو دې سره به بل دار چې قیدیانو سره به شرعي معاملې کوي قیدیانو سره سورته محمد وګورئ دا پالیسی ده کله چې ملاو شي د کافر سره نو څه چل بکوي نو دا نه چې نور خبرې شروع کیږي دومره فاور پسې راوړي ښه فورن وای فبر بر رقاب نو چې لیدو دې کنه ملاو شوي نو بل پکې سشته ده نه چې معاهد نو ذمي نو مستعمل نو او کافر دی او تا ولیدو نو بیا پکې بل سشته نه نو فبر بر رقاب سټ ته وردانګه پوښ وکنه فبر بر رقاب نو بس وهل د سټونو دي خانو چې و دې کړل قیدیانو سره به سم معامله کوو حتی تر دې پورې اذا اسخنتموهم چې کله تاسو دوی خپو وینو رنگین کوي خو شوې وینې دې توې کړې نو فشد الوثاق د قیدی سره بیا معامله دادا مضبوط او تړه د طالبانو قیدی نه بلور تقید دا کار چې نه مضبوط او تړه چې و دې تړل نو بیا بس چل کو فاما منن بعدو نو یا به احسان وی د دینه رستو یاره بس احسانن می دا خوشی کړو دی پوښوی الله بو ته دی و اما فدا ان یفی فدیا غستل دی حتا تضع الحرب اوزارها دا طریقه روانه تر دې پورې چې جنگ خپل اوزار کی دی مطلب دا دی چې جنگ ختم شو تر هغه پر بدا طریقې رواني ښه نو دا شو بل چې کوم دی وای مونږ به په شرعي طریقه کې په جهاد کې ښه مونږ به په شرعي طریقه کې سورته نساء او باسي یو سل یو آیات ښه صحیح شو یو 101 ها و اذا ضربتم في الارض کله چې تاسو سفر کوئ په ځمکه کې فليس عليكم نو نشتر په تاسو باندې جناحون ګنا ان تقصروا من الصلاه تاسو قصر کوئ د مونږ نه دوه رکعاته مونږ کې سلور فضل کوا ان خفتم ک تاسو یریږي ان یفتنکم الذین کفروا چې تاسو نقصان بدر رسي تاسو ته کافران پوښوي د کافرو د نقصان نه یریږي نو بس بیا څه کوا بیا مطلب قصر کوا خدا قید سره دا قید علما لیکي چې دا قید ګور احترازی نه دا اتفاقی دی په هغه وخت کې ځکه چې احترازی نه بیا خو به بل سفر چې سړی کوي ها اسی مسافر چې بیا هغه دوه رکعات نه کوي هغه به هم کوي پوه شئ هغه هم دوه رکعات کوي ان الکافرین یقینا کافر چې دي کانو لکم عدو مبینا دي تاسو د پاره دشمن ښکارا فیدا کنت اوس په مون څنګه کینو پوره طریقه پالیسي ته کوي فیدا کنت فیهم کله چې ته یې پدی کې پاکم تله هم الصلات ها وایدا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاه نو ته قائمې دوی ته مونږ نو فلتقم طائفه منهم معك نو دی دريږي یو ډله تاسو را پوښي یو ډله تاسو راشي په مونږ دی دريږي ولياخذوا اسلحتهم قتل یو سره ټوپک یو سره پلاس کی ها خوش عجیب خبره فاذا سجدوا نو مونږ یو کو سجده وکړه نو فلیکونو ان دې دې دې دې ورا لاړ شي دې دې خپل لاړ شي خو شو کنه ولتات طائفه نخرا بل ډله دې راشي یو رکعت دی کو خاص یو رکعت کې دې په مونږ کې لاړل الته دشمن ته مقابله ته ودرېدم چې یو رکعت وکړو نو دا بیا لاړ شي هغه بل برا شي هغه به خپل موس پوره کی یو رکعت په بلو کی بیا ودی هغه خپل موس پوره کی صحیح وکنه امام ته دوه رکعت مونږ ها آوا ود الذين كفروا خوخی کافران لو تغفلون عن اصلحتكم کتر تاسو غافل شوی د خپل وسلینا ګره ټول امت ته خطاب دی ها وسلې بنک دی ګوره که وسلې مو کې خو دې کنه کار خرابېږي وامتعتکم لسامانون خپلنا فیمیلون علیکم میلتا واحده نو حمله به کی پتا سبحان حمله په یو ځل باندې نو اصلي ډیر اهتمام راغلی احادیث موضوع کې ویل خو لیکن نکی پوه شو کنه ها ولا جناح علیکم ها ولا جناح علیکم نشتر گناہ پتا سو باندې ان کان بكم اذن ک چرته وی پتا ست تکلیف او مم مطرن دسنا د باران نا ولک استر بورخه صحیح شو خبل پالیسی واور یارا جنگ کې بس چل کې ذکر بکې ګوره خپل دې اون درېږي ذکر کوا سورته انفال 45 آیات راو باسا ٹھیک شو د جنگ کې فتح نه راځي لعلکم تفلحون په ذکر باندې بل چې کوم دی آلات الحرب به تیار ساتي اعداد آلات الحرب ها اعداد آلات الحرب څو ته امثال سات راو باسي شپې ته ما یاد صحیح شو ساټ ساټ شپې ته ترهبون به عدو الله تاسو به یروي په دې باندې دشمن د الله وعدوکم دشمن تاسو واخرین او نور خلقم شتره منافقان من دونهم غیر د دوینا لا تعلمونهم تاسو پیژنئ نه مسلمانانو خو الله یعلمهم الله یې پیژني بعد په تاسو کې مشته اغم د ځا وسلې مسلې ویني کنه باغم لګي یاره راشي یاره کیسه لکه چې خراب ده ما چې تونه پیژني نو دا کتاب کې راځي ښا خدي دا تر دې پورې بعض آداب د جهاد څه شو هغه ذکر شو د دین ورستو بیا تاسو بلګه وقفه وکړئ کنه ټیمپورری لوس منټه کم یو لستی خو بس بیا غره صرف دم را کومه چې لس منټه سبق کوم صحیح ده لس منټه ته بس دا دا باب پورا ختم شو دا موضوع ختم صحیح شو اوس دغه بحث ته جهاد باندې تاسو پوه شئ کنه که بحث ته جهاد تاسو پوه شئ کنه خیر ده خیر ده په بحث د جهاد کې پوه شوي نو اوس په دا کله کله به صورت دعوه په صورت کې راځي ما خو تاسو ته چې اخر کې وته دا قصه کوم بعض صورتونو کې به کله د صورت دعوه سو ګرځيږي جهاد به ګرځيږي صحیح شو لکه صورت انفال دا راځي ته مو دې په دې کې 39 نمبر آیات وګوره دا د دې دعوه نه صورت دعوه سره دا ښا پیدا مکړه وقاتلوهم حتا لا تكون فتنه او جنگو کوي د دوی سره تر دې پوري چې فتنه پاتې نشي فتنه معلومه تکړه بیا بیا تکوم ان شاء الله ويكون الدين كله لله او دین ټول پټول د الله د پاره شي قاتلوهم تر صورت دعوه ده ها دا د صورت دعوه ده د صورت دی صورت کې صورت انفال کې دوه دعوی دي او هغه دوه دعوی چلیږي یو چې کوم د قاتلو در دې لپاره دیار لس قوانین ذکر کړي کله صورت وایو ان شاء الله تعالی دیار لس قوانین اته پاولې سه پنځه پاولې سه کې اته په دې مې سه او دویمه داوره تقسیم الغنائم څه شه ده د تقسیم الغنائم د لپاره دیار لس علتونه ذکر کړي پوښوي اپین اته پاول کې پنځه په دې مې سه داس طریقې سره به خیر چې بیا کله وایو ان شاء الله به وایو سورت توبه وګورئ په هغه کې دعوه د سورت څه ده هغه قتال دی جهاد دی خیال آیت نمبر 5 فیضل سره خلق شو ا فاذا انسلخ الاشهر الحرم کله چې میاشت د حرمت ختم شي نو څه چل کوي فقتل المشرکین مشرکان وجنی حيث وجدتمون دا صورت دعوه ده په صورتونو کې به داسې دعوی راځي او دا صورت بیا ټول مونږ راته او مغه دعوی سره را لګو ښا دا ټول صورت بیا غي راځي دا به دا غرنګ په صورت محمد کې دعوه د صورت سره هغه دغه قتال څه جهاد د قتال شپږشتمه سپاره کې کوم صورت ته څلورم آیات کې دالته کې ها فضرب الرقاب د څلورم آیات نو دا وګوره الته دغه څه دعوه د صورت څه شو قتال فی سبیل الله خاصه واحد دی بس سم سم لاند خبره د جهاد وای دی او کم جهاد د جهاد نه فضرب الرقاب دی خو کار دعوه د صورت ښه ټول صورت دغه ځای راجمه کیږي ښه دغه رنګ د صورت فتح دی پسې دی دا غي خو بیخي ته شه دې اول آیات صحیح شو لکه فتح مبین فتح پس کې راځي په جنگ کې راځي نو دا هم داوي سره قتال لخوا قتال بعد قتال شي بعد ځای متعلقات شي خجی دغه رنگ بلدی باب دغه ساتلو د پاره با کله د معاشري آداب ته په دغه کې خیخه صبر ته خی بل جهاد د پاره خلق تیارې کنا نو دا غیر پاره په عقیده کې صفائی پکار ده په اخلاق کې صفائی پکار ده په افعال کې صفائی پکار ده په اقوال کې صفائی پکار ده تاسو سورته بقره را واړوي آیات خدا لې سر بیر قاری سے پکور کمایا لومبه پاو ایسا دویم سپاره اول پاو دی خان پورا شي بس بیا بس 177 د کوم په 177 ښا یو سل واو دي دا کې دا د دې حصے دعوه سره د درې مې سره د صورت د دې حصے دعوه قتال فی سبیل الله څه شه ده قتال خو طریقه کار را تخی د مخ کې نه بلګون ته کې دایې نه نظم ضبط په جوړې نو لیس البر ایمان دی الیس البران تولوا وجوهکم نه د نیکی هغه چې تاسو مخ ګرځوي قبل المشرقی طرف ته مشرق ته او المغربی طرف ته مغرب ته ولکن البر اوس دا شماري من امن بالله والیوم الاخر هغه څوک چې ایمان راوړي په الله په آخرت په ملائکو او په انبیاو والکتاب والنبیین په کتاب او په نبیان صحیح شو دا یو دویم نمبر وات المال علی حبه مال ورکی سره د مینینا والضرا وحين الباس په وخت جنگ کې صحیح شو کنه سختي او تکلیف کې بداغه کوي په جنگ کې اولئک الذين صدقوا واولئک هم المتقون صحیح شو نو دا ولس امور ته ذکر کی چې ځان سم کا ځان بم سمې سنا خدا سم نه چې په دې باندې فرضي جهاد راغی چې نه ځو ځان سم خدا طریقې کار دې طریقې کار په دې لار برازي بیا دا غینه پس تا ته وای چې ځان خو دې سم کا یارا اوس داس چلو کنه د دې خلاصه را د مال عادلانه تقسیم شروع کړي د مال عادلانه تقسیم معاشره بسنګ خلک غلاګانې ولې کوي خو د مال معاشره منصفانه تقسیم نشته دي خلک غلا ته مجبور شي خدریم نمبر سلورم نمبر نه نه دریم دا خو دوشو دریم نمبر ا کتب علیکم الصیام روجی شروع کئ معاشره په سم شيخه بالکل صحیح ده دغه دای په دریم قانون ته سلورم قانون برته بیا او خی رست برازی ولا تاکلوا اموالکم 188 کی ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الکه باطل طریقو سره مالونه مخری دیو بل نغلاګان مکوي دغه مکوي د حاکمانو په ذریعہ ظالمانو په ذریعہ باندې ته دغه وسولې دا راته وایي چې دا دا سم بیا په میان کې قتال د حج مسلې قتال مسلې لګي لګي ذکر کی بیا راته اتلس قوانین دا غ یسالونک عن الیتام یسالونک ماذا ينفقون شروع کوي اتلس قوانین د کور د سمولو چې کور د سم کنه چې کله لا ټول شي نو خیال مو کړی د بس راشي الم تر ال الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت لك جهاد ور را متوجي شو خو شو دا څه برته دا طریقه کوي کله برته وای وو دا خو عام معاشره سمول دي دا قرآن کې راځي دي ته کوم دنو دا وای آداب د معاشري وای آداب د معاشري دا په قرآن کې کله کله ذکر کیږي ښا دا دا بر دي لپاره دا تیاره چې ستا جماعت برقرار شي کنه جماعت کې اتحاد او اتفاق وي د مسلمانانو یو دغه کله به تنظیم تنظیمی اصول به تا تخی چې تنظیم به څنګه چلی سورته ال عمران راو باسي آیت نمبر 102 م -م. دویم قانون به د جماعت د جوړولو دا وي چې ګوره منشور به د قرآن او سنت وي ښه قرآن او سنت به منشور وي او په هغې باندې به خلک راجمع کوي ښه دریمه طریقه به یې دا وي دریمه طریقه به صحیح دریمه طریقه به دای په جماعت کې یو د دعوت اداره جوړه کړي چې هغه دعوت کوي ښا خلک دعوت کوي خلک کوی په دغه باندې په دین باندې دارنګ خلک دې طرف ته را بلی دي نو هغه بس هغه 104 کې وګوري ولتکم منکم امه يدعون الى الخير او وی دې پتا سو کې یو ډله چې غوي دعوت ورکړي خیر طرف ته صحیح شو بل خا دا خو بم کوم اوس بل بس کار کې پنځم قانون وګور 115 کې یو سل پنځل لسم کې هغه په ضمنن ذکر کیږي ها هغه څه دی وما يفعلوا من خير فلن يكفروا او کم چې دوی د خیر کار کوي فلن يكفروه نو هرگز بعد دوی ناشکری پاغي کو نه کړی شي مطلب دار الله به ته قبلې رد کیږي بنا څه مطلب دی مال به خرج کوي دې طرف ته اشاره ده جماعت تنظیم داسم نه چلیږي پوه شو کنه ته ځان نه بخیل جوړ کړی نه نه سنا څه خرچا چندا څه شی پکې او مال به خرج کوي دا به وشي بل پنځم قانون پنځم ادب د جماعت او تنظیم بسې هغه بدای 118 وګوره یو سل اتل سمایا ته وګوره صحیح شو یا ایها الذین آمنو لا تتخذوا بطانه من دونکم ومؤمنانو مجوړوي پټ رازدار من دونکم غیر تاسو نه غیر مسلم سره مشرک کافر منافق اغه نه اغه ځان سره په کمیټه کې واغستو په شورا کې دی واغستو نو غاټ څه ځان نه پوښوي دا باندې کې پنځم ادب مو پیژند کنه جماعت تنظیم دا منشور لته خې په دې طرز باندې وی چلے ښا دا طرز به عقیده به صفائی قران او سنت په منشوري دغه شانتي د دعوتی ادارو پکې موجوده ای خصي دعوت په چلے دغه رنګ ته کوم دنو مطلب مال به پکې خرج کې او پنځم پکې دا دی ښا چې رازدار به پکې ته مشرک کافر منافق سړی بني مرتد بني دغه رنګي په سورته حجرات راواړوي په دې سمه سپاره الته برته د جماعت یو و آداب ذکر کی ها و آداب د جماعت چې جماعت کې چې توران نشي ورانی کې په سبانه چې دا آداب او خیال نه ساتي بل جماعت په بیا ورانی کې تنظیم بورانی خیال مو دې بس سر نه راو باسي صورت پاول آیات یو ګورئ یا ایها الذین آمنو لا تقدموا بین یدی الله ورسوله صحیح شو کنه الکه داسې باندې کې چې خپل قوانین جوړې نه نه نه دا خدای الله او رسول نه مخکې کېږي خپل قوانین مو جوړاو چې کم ځای کې قران او سنت قوانین و را لګلې دي او مکه قوانین نه پاره کې موږ بالکل کار نه لرو نور کې ته اجازه ده کړې بیا د هغه قران سنت لاندې جوړ خیر دې هیڅ خبر نشته خو په الله او رسول نه مخکې کېږي خو شو دا خبره نبی رسام ته چې आवाज کې خپ ادب سره یا رسول الله او خپ کمزوري आवाज سره پوه شو کنه ادب بدن کې مطلب اداره چې ادب بدن کې ساتي د نبی علی السلام ادب به د نبی د وارثانو ادب به وي چې په جمعات کې علما کرام چې کوم وکنا هغه ته با د ادب پستر کې کتل کېږي مقام به ورته ورکې پوه شو کنه دا به پکې وي ښا ښه بل خبره دا ده چې جماعت ته برقرار ساتي نو فاسق سړی ته خبر راوړو آیت نمبر 3 ورپسې وګوره ښا نو دا سه مکهګه د امیرانو غوګونه ای او سترګې نه بس اوري چې واوري بس یو ودرېګه ته ورشه بس حالکه خو خبره معلوماتو کا پوښوي یا ایها الذین آمنو اے مومنانو ان جاءکم فاسقون کچر تراش تاسو فاسق بنا با ان راوړی تاسو فاسق یو خبر فتبینوا تاسو تفتیش کوی معلومات کا وکن ان تصیبو قوما بجهالت او برسیږي داسې خلکو ته پنا پوي سره چې خلکو ته نه پوي سم مشکل به جوړ کړي فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین نورستو بیا وګرځي پاوکار باندې تاسو کړی دی پیمانه وای بیا بخ پیمانه نه ته چې دامه سقول پوه شئ نو دا څه دي نو اول نه یو خبر چا راوړو نو دا غي تفتیش کوه پوه شئ فاسق سره ته خبر راوړو نو فاسق دیو نه دی وجه فاسق خبر واجب الرد نه دی بلکې واجب التبین دی واجب التبین دی تبین تفتیش وکړه پوه شئ ان قبل وای واجب القبول خجی بل ګورنه هم آیات کی اصلاح بین الاخوان جمعات کې ودا ترتیب می جمعات پر جو کړه دې امید ته خدا خبره تنظیم دی جوړ کړی دی خو تنظیم کې دا یو کارم دی چې دا سی یو جاینټ کومه چې چاته دی وی کنه هغه د پکې چې د خلکو ترمنځ څه کوي سول کوي و ان طائفتانی که چرته دوړلې من المؤمنین د مؤمنانو نه اقتتلوا جنگ یو کړو فاصلحوا اختلاف یو کړو فاصلحوا بینهما نو صلح او کې کوم یان دې دواړو کې په صلح څنګه صلح صلح د شریعت د لاندې بس قضا د څه کنه قضا دې کوي یا خپل کوي خپل را پاسي هغه ټیم کې صلح او کنه خوښ نو دا کار دی فهم بغت احداهما کچته بغاوت کو یو د دوار نه علی الاخرى احمد توختی ویلو خوښ خو بهر حال صلح قانون معلوم پسې راشه جمعات په سماعتي کله په دې جمعات مات شي کنه چې یو بل پورې ټوکې او بد نمونه بس هغه یو خپه شي نو یې خو درې نه به تاسو راغوم بس هغه کې څک هغه باندې درېږي ته په دې بل درېږي نو دا وګوره په یو لسم آیات کې دا امنت جماعت برقرار ساتي د مؤمنانو جماعت ښا یا ایه الذین آمنو اے مؤمنانو لا یسخر قوم من قوم ټوخی جن کوي یو قوم بل قوم پوری یو سخر آسان یکونو خیرا منهم شاید چې دوی بلاغه نه بهتره وي دا چا پوری چې ټوخی کیږي د دې دار دې ټوخی کوونکې نه بهتره پوش بل ولا نساء من نساء نه د خزو خزو پوری ټوکی کوي آسان یکون نه خیر منهن شاید چې هغه بلاغی نه بهتر وي ولا تلمزو انفسکم بل کار دا کوي ولا تلمزو انفسکم ما عیب جن کوي خپل نفسونه یعنی خپل رونه خپل رور ته داسې دغه وای دا ورځ خلی ته دی ورندې پوز ته دی ور پرې سړی خپه شي کنه نو لانجه جوړ شي جماعت ته ماتيږي ختم زم ته ماتيږي بل ولا تنابزو بالالقاب او بل یو بل مرا بلې په لقبونو او یو بل لقبونه اخلي کنه لقبونه څه مطلب بد نمونه بد نمونه اخلي کنه هغه ته داسې نوم والے خرا خو شو کنه نو بس هغه خپه شي ته سنده نو چې هغه وای نو بس د دین لانجه جوړ شي نو جماعت مات شو تنظیم مات شو کنه به سال اسم الفسوق بعد الايمان بد نوم د فسق بعد الايمان پس د ایمان نه د ایمان نه پسخه کافر سړی ته بد نوم اخلي ما پیرو ما شیطان ملک یو په ما تر پاتې لا تنابز بل القاب ما لکه بعد ایمان دی شیطان ملک د کور روان چې هغه ماته مؤمن نه ښکاری پوه شو کنه دغه خو نه دی هغه خو نبی صلی الله علیه وسلم ابو الحکم ته ابو جهل نه ویل ګوره دی ابو جهل ته مکی والا او ابو الحکم وی په نبی اسلام ته سوي ابو جهل پوه شو کنه جهل پلار او د جهالت والا سره پوه شو ومن لم يتب سوچ توبه ونه باسي فولائک هم الظالمون یقینا دا کسان ظالمان دي خالق د دې سره لانجه کی بل جماعت ماتی کې په غیبتونو باندې غیبتونه شروع شي کنه وای راځي موږ مجلس کو پوه شو کنه مجلس کو بس مجلس سي یو پکې ځان ترا واچي نو چا خبر شي هغه خما پسې کول نه دې داس داسې وکم نو ال تنه چې لانجه جوړ شي بس هغه په یو طرف یا په بل طرف چې زور پکې جوړه کې بس شی مات کړي ترک الاختیار دولسم آیات وګورئ پیدا کړ یا ایه الذین آمنو اے مومنانو اجتنبوا کثیرا من الظن ځان بچ کئ د ډیر ګمانونو نه د ډیر ګمان نه ځان بچ کوی اول شی دای اول بدګمانی شروع په دمه خیال لازم پوه شئ نو په دمه خیال لازم ان بعد الظن اسم بعد ګمان غره ګناه دی ولا تجسسوا نو د بدګمانۍ نه پس دې چل شروع کی هغه پس تجسس شروع کی نو دا شی شروع شي غیبتونه شروع شي هغه چې خبر چې هغه خپه شي لانجه جوړ شي جماعت مات شي کنه نه نه د مسلمانانو تنظیم خو د جهاد د پاره د مسلمانانو د مسلمانانو د وحدت په خاطر دی دا برقرار وساتي دا مکو راشه پسې بل ادب وګوره چې بیا د دینه پس څه کیږي بل دا کیږي ها بل دا کیږي پایت نمبر 13 کې وګورئ دا یو پکې ځان نه دغه جوړ کی کنه تیرا مونږ خدا ته غټ خلک خبر اورته دی کنه امونږ خدا ته قبیله مون خلا بل پکې بل ته ذلت په نظر ګور لري مړه ته ګور خوش دا شی چې شروع شي کنه دا په قبیله په نسب باندې فخر چې دا شروع شي بس جماعت مات شي او کمزور یو ډیر ته تاسو غلام کار نه مړه پر کار کار خوش کنه د سره سره کار نه کنه نو دا کار نه کوي نو یا یوهناس ای خلقو انا خلقناکم یقینا من پیدا کړی تاسو من ذکرین د یو سړی نه و انثا د یوې ښځې نه ټول یو برابر دي یو سړی دی یوې ښځې اولاد دي خا نو دا مونږ چې دا قبیلی مبیلی یو مونږ فخر نه کوو وای وجعلناکم شعوبا وقبائل او ګرځولې می تاسو څه شي شعوبا شعوبا اغا خاندانونه وته وای وقبائل او غټه قبیلی پوه شو کنه د سره پارا لتعارفو دې لپاره چې تاسو سره کوي لتعارفو دې لپاره چې یو بل پیژنئ لا لتفاخرو فخرونه په مکه وي چې ته ډیر غټ سړی پوه شوې یا لا لتا لا لتخالفو دې لپاره تاسو په اختلاف او په اختلاف باندې کې پوه شوې نه صرف تعارف لپاره دی خان بیا به مونږ کې دا ترجی مرجی پسې ان اکرمکم یقینا عزت من سړی عند الله په دربار د الله کې اتقاکم پتا سو کې ډیر تقوا دار دی ان الله علیم خبیر یقینا الله تعالی پوه او خبردار دی نو دا جماعت په داسې ستاب بیا بیخي په کلک انداز باندې پاتې شي کله سورته حجرات په اصول باندې تاسو کې عمل وکي نو دا سورته ال عمران او سورته حجرات کې وتا هغه کې جماعت اصول شو او عام طور سره تا ته باقی نور د قوانین لکه سورته دغه کې بیانې نساء کې بیانې سورته بقره کې بیانې اتلس په سورته بقره کې دي نولس په صورت نساء کې د شپه په نور صورتونو کې مرাজি د دغه کور او دغه شانته د بهر قوانین چې کوم دي کنه دا برته ذکر کوي چې مطلب جماعت برقرار پاتې جهاد ته مخکې وکړي چې جهاد څو کې جهاد مخکې وکړي نو دا د جهاد بحث چې تاسو واورید د قران کریم نه چې د جهاد تعریف څه دی او جهاد څه قسمونه دي لندن کنه او دغه شانته مطلب دار مجاهد کې وسې صفات او د امیر بس صفات وي او دا سه مجاهد بزان د سنه ساتي هو مجاهد کې بس پکار وي چې څه پالیسی به یې عسکري پالیسی به سوي سیاسي پالیسی به سوي دینی پالیسی به سوي هغه ته ذکر کړ ور سره چې کوم دنه بیا راغې چې خل جماعت په څنګه ترتیب کې نو هغه جماعت او اداغي ترتیب ته خپل آداب په طریقه صحیح شو اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وانا الليل واطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين يا الله دي حاضر مجلس الصحة حاجتنا بشرعي حوائج الله پورا دنیا و آخرت کو تعالی تعالی خوشحالی نصیب کی یا رب العالمین دې قرآن په برکت سره دې تلاوت په برکت سره الله تعالی ته موږ ته مغفرت نصیب کړي یا رب العالمین موږ په څه غلطي شوې الله تعالی ته بخښنه وکړي که څه زیادت رانه شوې الله تعالی ته بخښنه وکړي